سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه مخکې الله پاک بیان د قبایحو د یهودو کړو او دلته الله پاک ذکر د اصلاح د یهودو کوي تذکیر د ما بعد الموت کوي یهودو ته وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ویلی یهودو د مدینه منورې ليست النصارى چې نه دي نصارا على شيء شيء يعني شيء يعتد به داسې څه معتد به دین باندې نه دي يهود د مدینه او وفد د نصارا او د نجرانو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس تراغله او د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې د یو بل سره بحث شروع کړو يهودو د انجیل او د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه انکار وکړو نسواراو د تورات او د موسی علیه السلام د نبوت نه انکار وکړو نو يهود ویل چې لیست النصارى على شيء النصارى اسم د پاره د لیست د على شيء ورته خبر ده شيء یعنی شيء يعتد به دا سم معتد به دین باندې نه دي چې هغه ته اعتبار ورکړي شي وقالت النصارى ليست اليهود على شيء او اویل نصارو چې نه دی يهود على شيء ان على شيء يعتد به معتد به دین باندې نه دی یعنی په صحیح دین نه دی وهم يتلون الكتاب حال دا چې دواړه ډلې یتلون الکتاب لولی کتاب نو وهم حال دی د فریقینو نه حال دا چې دواړه ډلې یتلون الکتاب الکتاب جنس دی نو په دواړو کتابینو اطلاق کیږي په تورات او په انجیل دواړو حال دا چې دوی کتاب لولي یعنی کتابین لولي يهوديان تورات لولي او نصارا انجیل لولي نو په تورات کې د انجیل تصدیق دی او په انجیل کې د تورات تصدیق دی کذالک دا صفت د پاره د مصدر محذوفه ده یعنی قال الذين لا يعلمون قولا مثل ذلك نو کذالک قال الذين لا يعلمون د دوی د وینا پشان ویل اغه خلق لا يعلمون چې هغه نه پوهیږي یعنی مشرکین د عربو یا مشرکین د قریشو یا هغه اممو چې د يهودو او د نصاراو نه مخکې وو راجح دا ده چې مشرکین د عربو ترنه مراد دي نو همدارنګه وینا هغه خلکم کوله چې هغه مشرکین د عربو دي مثل قولهم دا مثل منسوب دی په يعلمون او قولهم دا په معنا د اعتقاد سره ده مثل قولهم قال الذين لا يعلمون مثل اعتقادهم او یا دا مثل قولهم دا بیان د پاره د ذالک ده کذالک د کذالک بیان الله پاکي نو مثل قولهم هغه ذالک هغه تشبیه چې دا مثل قولهم کې ده یعنی يهود او نصارا او چې کوم خبر کول هم داسې خبره مشرکین د عربم کوله دو حرف جرم غواړي او دو خصمین هم غواړي نو فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما یو حرف جر خو ذکر شوی دی فيما كانوا فيه يختلفون دا یو حرف جر ذکر شو دویم حرف جر نه دی ذکر او د حکم نه وروسته دو حرف جر راځي لکه حکمت في هذه الحادثه بكذا فیصله مې وکړه فی هذه الحادثه په دې مسله کې بکذا داسې فیصله مې وکړه نو دوه حرف جر غواړي دلته یو حرف جر شته چې فی ما کان فيه یختلفون دا خو هغه مسله شو خو حکم په څه وشو نو هغه دویم حرف جر اختصارا حذف شوی دی نو الله پاک به دوی په مابین کې فیصله وکړي د قیامت په ورځ فيما كانوا فيه يختلفون په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کولو دا خو مسله شو هغه اختلافي مسله کې بل الله فیصله وکي څنګه فیصله به وکي نو ګوره فیصله به داسې وکي چې دې دواړو ډلو د درې واړو ډلو ته ووایي چې کوم آسماني دین دی دا په خپل ځای کې په حق او يهودیت په خپل وخت کې په حق او عیسویت په خپل وخت کې په حق او بیا چې کله قرآن نازل شو محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شو نو بیا تورات هم منسوخ شو یهودیت او عیسویت دواړه منسوخ شو دغه پکې فیصله ده او عملی فیصله به د جزا او د سزا په شکل کې کوي ومن اظلم ممن منع مساجد الله دا د پویتوس ابن اسیانوس په باره کې الله پاک د آیات کریمه نازل کړی دی تورات یې ورته وسوځولو، بیت المقدس یې وران کړو او بیا په بیت المقدس کې مرداري وغورځولي، خنزیران یې پکې حلال کړل. بیا همداسې وران پروت و تر دې چې بیا د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه په زمانه کې حضرت عمر رضی الله عنه آباد کړو نو دلته اصل کې نصارا او ته پیغور ورکول دي فيما فعل آباؤهم چې د دوی پلارانو څه کول او دوی پیرازي وو الله پاک فرمای ومن ومن ازلم ممن منع مساجد الله استفهام په معنا د نفي سره دی یعنی لا احد ازلم هیڅوک زیات ظالم نشته من مبتدا د ازلم ورته خبر دی هیڅوک زیات ظالم نشته ممن د هغه چانه منع مساجد الله چې هغه منع کړي مساجد د الله منع مساجد الله د الله مساجد منع کوي ان یذکر فی اسمه د دې خبرې نه چې د الله نوم پکې یاد کړی شي ان یذکر فی اسمه مفعول ثانی د پاره د منع ده مسجد د ذکر نه منع کوي او یا ورته مفعول له ده نو کراهته په کې مقدر کوي د الله مساجد منع کوي کراهت ان یذکر فیها اسمه نو کوم مفعول له کې نو کراهت به پکې مقدري د کراهت د دې وجنه چې د الله نوم پکې یاد کړی شي وسعا فی خرابها او د کوشش کوي په ورانولو د دې مساجدو کې نو د دینه بل غټ ظالم نشته چې منع مساجد الله منع کوي د الله مساجد د ذکر نه یې لسانن منع کوي او یی عملا منع کوي منع لسانا او عملا په ژبه خلق منع کوي د الله د مساجدو نه او یا عملا د الله د مساجدو نه خلق منع کوي يهود او نصارا او د بیت المقدس نه خلق منع کول او مشرکین او د عربو به د مسجد الحرام نه خلق منع کول لکه د حدیبی په کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد الحرام نه منع کول وسعا فی خرابها خرابوالم په دوه قسمه ده یو حسن چې مسجد وران کې او بل معنا تعمیر معنوي یو تعمیر معنوي ده بل تخریب معنوي ده نو تعمیر معنوي انما يعمر انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر د الله په ذکر او په منځونو باندې تعمیر معنوي راځي او د دې ضد به تخریب معنوي دی چې د مساجد د الله د ذکر او د منځونو نه منع کې څوک پکې منځ او ذکر ته نه پرېږدي نو وسعا فی خرابها دوی کوشش کوي په ورانولو د مساجدو کې حسن یا معننه اولئک ان دا ظالمان چې ما کان لهم نشت نو مناسب د دوی لپاره ما کان لهم نو یعنی ما کان ينبغي لهم د دوی لپاره دا مناسب نه و ان يدخلوها چې دوی د مساجد ته داخله شوي وي الا خائفين مگر په داسې حالت کې چې د الله نه ویریده نو دوی چې مساجد ته داخله دي نو په کار دي چې د الله نه ویریده په ویره داخله دي نو دومره د مسجد احترام پکارو او دوی د دې احترام په ځای دومره بې عزتي وکړه چې تخریب حسی د مساجدو کوي لکه تویتوس ابن اسیانوس چې د بیت المقدس وکړه او یا تخریب معنوي د مساجدو کوي لکه مشرکینو د عربو چې وکړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیبی په کار باندې مسجد حرم ته پرې نه خورو اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین یعنی ما کان ينبغي لهم ان يدخلوها الا بخشوع پکار د چې دوی په ډېر عاجزۍ او په احترام مسجد ته داخلي دي تخریب د مساجد او خلا په ځای باندې پرېدا نو یو معنا خو دا ده چې په کار د دوی په خوشو او په ویره مسجد ته داخله دي یعنی د مسجد ډیر احترام کوله تخریب نه کوله او دویمه معنی دا ده چې اولایک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفين دا خبر ده او په معنا د امر سره ده د الله پاک مقصد دا ده چې د دوی سره و جنگيږي قاتلوهم حتى لا يدخلها احد منهم الا خائفا من القتل او السبي خبر په معنا د امر ده نو الله فرمای چې د دوی سره و جنگيږي تر هغه ور سره و جنگيږي چې دوی دومره اوویریږي چې به حرم ته بی ویری داخل نکړي شي حرم ته چې داخليږي نو یا به د بندیتوب نه ویریږي یا به د قتل نه ویریږي یعنی مغلوب به داخليږي حرم ته به بیا غالب نشي داخلي دي مغلوب به داخليږي په دې پوه اوس حرم شریف ته کافر داخلي دی شي کنه شي داخلي دی په دې مسله کې اختلاف دی د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې مغلوب کافر حرم ته داخلي دی شي غیر مقلدین دلته په احناف باندې اعتراض کوي چې احناف څنګه وایي چې مغلوب کافر حرم ته داخلي دی شي دا خو منافقان دي دا د مغلوب ټکم ترې نه لري کوي وای د احناف په نسبت باندې کافر حرم ته داخلي دی شي هدایت الله ماته یو کلیف را لېږلی و چې دې وابي ته جواب وکړه دا وابي وایي چې په فقه کې راځي چې حرم ته کافر داخلېدی شي او په آیات کریمه کې په صورت توبه کې راځي الله پاک فرمایي چې آیات څنګه دی انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشرکان نجس دي دوی په مسجد حرام ته نږدې نه ورځي نو الله پاک فرمایي چې کافران نجس دي مسجد الحرام ته بنه داخليږي او فقه حنفي کې لیدلي لیکلي دي الته خو داسې لیکلي چې مغلوب کافر داخليږي خو وبي وي چې کافر داخلي دي شي نو ګوره د فقه حنفي د پر د آیات کریمه دلیل دی اولئک ما کان لهم دا کافران چې دی نه د مناسب د دوی د پاره ان يدخلوها چې دوی داخل شي مساجد ته الا خائفین مگر ویری دن کی نو ګوره دویمه معنی دا و چې قاتلوهم حتى لا يدخلها احد منهم الا خائفا من القتل او السبي دوی سره تر هغه و جنگيږي تر دې چې هیڅوک حرم ته داخل نشي مګر چې داخليږي نو د قتل یا د سب نه به ویریږي یعنی مغلوب کافر داخلي دي غالب کافر نشي داخلي دي نور په حرم شریف کې کافرانو تجارتونه کول د شام نه مالونه راوړي او د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په دوره کې او په حرم شریف کې به خرڅول نو مغلوب داخلي دي شي غلامان اوسېدل ته پکې د صحابه کرامو غلامانو مغلوب کافرانو ورته اوسېده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کافران بندیان کړیو خاص د مس... د مسجد د ستنو پورې تړلیو نو مغلوب کافران داخلي دي شي په دې کې خپل تحقیق دی خو یو دلیل دغه دی د احناف د پاره غالب نشي داخلي دی لهم فی الدنیا خزیون د دوی لپاره په دنیا کې رسوایی ده بالقید والقتل ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او د دوی لپاره په آخرت کې غټ عذاب دی ولله المشرق والمغرب دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي مخکې خدا مسله ذکر شو چې غټ ظالم هغه دی چې د الله د مساجدو نه خلق منع کوي اوس الله پاک مسلمانانو ته تسلی ورکړي چې کدوی تاسو د مسجد نه منع کړئ د بیت الله نه منع کړئ یا د بیت المقدس نه منع کړئ نو خفقېږئ ما ولله المشرق والمغرب د الله د پاره طرف مشرقي او طرف مغربي دی المشرق والمغرب مخکې ما تاسو ته ویلي چې د یو سلسله اول او اخر چې ذکر شي نو دا ټوله سلسله ترې نه مراد دی نو المشرق والمغرب دا کنایه د ټول ځمکې نه ده یعنی ټول ځمکه د الله ده نو که تاسو د مسجد حرام او مسجد اقصا نه منع کړی نو مخه فکیږي ځکه چې ټول ځمکه تاسو د پاره مسجد ده مشرق او مغرب یعنی ټول ځمکه د الله ده فاینما تولوا ظرف لازم الظرفیت ظرف ده او لازم الظرفیت ده او متضمن ده معنا د شرط لره فاینما تولو خ معنی دا ده یعنی فی ای مکان فعلتم التولیه شطر القبله په هر ځای کې چې تاسو قبله ته مخ کړو هر ځای کې چې قبله ته مخ کړو اينما تولو تاسو خو به داسې معنا کوئ اينما تولو هر طرف ته چې تاسو مخ وګرځوئ یو معنی دام د دام صحیح ده خو ډیرو کې اولا معنا دا ده چې د هر ځای نه تاسو کعبه ته مخ کړو پاکستان نم کعبه ته مخ کړو د افغانستان نم کعبه ته مخ کړو د انډیا نم کعبه ته مخ کړو هر ځای کې چې تاسو وای او کعبه ته مخ کړو نو فاینما تولوا یعنی فی ای مکان فعلتم التولیه شطر القبله هر ځای کې چې تاسو قبله ته مخ کړو کله یې موي قبله ته مخ کړئ نو هر ځای کې موږ قبله ته مخ کړو فسم وجه الله مسم خبر مقدم ده وجه الله مبتدا مؤخر ده نو فسم وجه الله یعنی فهناک جهه الله التي امرتم بها همغه د همغه طرف ته د الله جهت دی هغه جهت چې تاسو تر په امر شوه دی چې دې طرف ته مخ واړوي په ترجمه خو پوه شو اينما یعنی فی ای مکان تولو یعنی فعلتم التولیه شطر القبله هر ځکه چې تاسو قبله ته مخ کړو هر ځکه چې وای او قبله ته مخ کړو فسم وجه الله فسم یعنی فهناک وجه الله یعنی جهت الله التي امرتم بها عمل ته هغه جهت د الله دی چې تاسو د هغه په مخ کولو مامور یې دا ښه معنا ده یعنی قبله تر مکانین دون مکانین پورې خاصه نه ده بلکې هر ځای کې چې وای کعبه شریفه ته مخ کینو منظم کیږي نو سم خبر مقدم وجه الله مبتدا مؤخره وجه او جهتو لکه وزنو او زنتو اضافت پکې الله ته د دې وجنه کیږي چې دا جهت د الله د طرف نه مامور به دی نو ځکه الله ته منسوب شو دا جهت د الله دی یعنی مامور به جهت دی د الله د طرف نه اضافت د مامور د امر ته نه مامور نه دی مامور بها دی اضافت د مامور بها دی امر ته په دې طرف الله حکم کړی چې دې طرف ته مخ کړي بیا درته وایم ته پوه اينما يعني في أي مكان تولوا يعني فعلتم التولية شطر القبلة هر ځای کې په هر مکان کې چې تاسو مخ واړولو د کعبه طرف ته فسمه يعني فهناك وجه الله يعني جهة الله التي أمرتم بها امغه جهت د چې الله تاسو طرف په د استقبال امر کړی دی نو وجهو په معنا د جهتو الله ته اضافت لقبیله د اضافت د مامور بها نه د امر ته ان الله واسع بشک الله پاک چې دی واسع یعنی محیط بالاشیاء الله پاک محیط دی په اشیاء ملکا ورحمتا علیم الله پاک چې دی عالم دی دا خو موږ مجازي معنا وکړه الله محیط ته په اشیاء ملکن و رحمتن امام ربانی رحمه الله مجدد الفسانی سے فرمای چې واسعون کې ذاتی وسعت مراد ده بشک الله پاک چې ده په دکی ذاتی بلا کیف وسعت ده ذاتی وسعت ده او بلا کیف وقالوا اتخذ الله ولدا دا عطف ده په مخ کې قالت اليهود باندې او یا عطف ده په وقالوا لن يدخل الجنه باندې نو وقالو اتخذ الله ولدا ویلی یهودو اتخذ الله اتخذ الله یا متعدد یو مفعول ته چې ولدن دی او یا متعدد دوه مفعولین ته نو که اتخذ په معنا د صنع سره کوي نو ولدن هم دا یو مفعول دی بل مفعول نه غواړي او که اتخذ په معنا د صیر سره کوي نو بیا دوه مفعول غواړي یو مفعول به ورته حسب وي الله پاک ګرځولې ده خپل بعضی مخلوقات د خپل بعضو مخلوقاتو نه ځان ته ولد نیولې ده صیر بعض مخلوقاته ولدا سبحانه سبح سبحانه د الله پاک پاکي بیان کړي بل له ما فی السماوات سلام کې بم د سبحانه تحقیق کړي چې مصدر ده که اسم مصدر ده که عالم مصدر ده بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون الله پاک عجیب دلایل وای سبحانه د دعوه ده الله د ولد نه پاک دی او د دې د پر ډیر خولي یو پنځه شپږ دلایل وای بل له ما فی السماوات والارض یو دلیل داش بل له یعنی مخلوق له له د مخلوقون پورې مقدر متعلق کا بل مخلوق له د الله مخلوق ده ما فی السماوات والارض ټول هغه چې په اسمانونو او زمکو کې دي ګوره دا دلیل شو نو داسې د دلیل خلاصه دا ده الله خالق الموجودات دا صغرا الله خالق د موجوداتو دی وخالق الموجودات لا حاجت له الى الولد دی کبرا نو فالله لا حاجته لا حاجت له الى الولد دی نتیجه الله خالق د موجوداتو دی او خالق د موجوداتو ولد ته ضرورت نه لري نو الله پاک ولد ته ضرورت نه لري نو بل له ما فی السماوات والارض د نفي د ولدیت لپاره یو دلیل شو یا خو یې دلیل په دې طریقه ذکر کړ چې الله خالق الموجودات وخالق الموجودات لا حاجت له الى الولد فالله لا حاجت له الى الولد یې په بل طریقه باندې ذکر کړ دا سی وایا دا مافی السماوات والارض چې په دې کې عیسی علی السلام هم داخل دی چې يهود دې ته ولد الله وایي عزیر علیه السلام هم پکې داخل دی چې يهوديان ورته ابن الله وایي ملائک هم پکې داخل دي چې مشرکان ورته بنات الله وایي مشرکانو به ملائکه ته د الله اولاد ویلې يهوديانو به عزير عليه السلام ته د الله بچي ویلې او عیسویانو به عیسی عليه السلام ته د الله بچي ویلې نو الله فرمایي چې دا درې واړه ډلې ملائکه دي که عزير عليه السلام دي که عیسی عليه السلام دي دا مافی السماوات والارض دی د اسمان او زمکه کې داخل دی نو چې په اسمان او زمکه کې داخل دی څوک چې په اسمان او زمکه کې داخل وي له هغه د الله مملوک دی له یعنی مملوک له هغه د الله مملوک دی او مملوک ولد نشي کېدی د مملوکیت او د ولدیت په مابین کې تباین دی مملوک او غلام دا بچی نه حدیث کې تاسو وایي من ملک زار حم محرم عتق علیه څوک چې د یو خپلوان بچی خلا په ځای پرېږده د زیرحم محرم چې څوک مالک شي هغه ورباندې ازادېږي نو ملکیت د خپلوۍ سره نه جمع کېږي د ولدیت سره خو بالکل نه جمع کېږي نو دا ټول د الله مملوکات دي نو د الله اولاد به څنګه شي مملوک خو ولد نشي کېدی دا خه دلیل دی پوه نو یو نفی د ولدیت باندې الله دا دلیل پیش کړو چې له ما فی السماوات والارض نو د مملوکون پورې تعلق ورکا ما فی السماوات والارض ټول د الله مملوک او مخلوق دی مملوک او مخلوق دا ولد نه کیږي ولدیت او مملوکیت کې تباین دی دا یو دلیل دویم دلیل الله پاک ذکر کوي کل له قانتون ما فی السماوات والارض چې دي دا ټول الله ته تابع دي چې ټول الله ته تابع دي تابع چې څوک وي هغه حادث او ممکن وي او چې څوک حادث او ممکني هغه واجب نشي کېدای نو عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام او ملائکه چې دي کل له قانتون د الله ته تابع دي او څوک چې تابع وي هغه ممکن او حادثي واجب نه وي نو چې ممکن او حادث شو نو دا د الله ولد څنګه شو الله خو واجب دی نو الله واجب دی او عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام او ملائکه چې دي دا د الله تابع دي څوک چې تابع وي هغه ممکن وي حادث وي نو ولد ممکن او حادث شو یعنی د ولید او د والد جنس بدل شو او د والد او د ولد جنس چې بدل شي دا توهین د والد دی لکه د ښځې نه چې مار پیدا شي نو ټوله میډیا پرې غږیږي چې خلاف الجنس ترې نه پیدا شو یا د ښځې نه د غوا بچی پیدا شي یا د ښځې نه کوکری پیدا شي نو ټوله دنیا ورپسې غږیږي چې خلاف الجنس ترې نه پیدا شو دا خو توهین دی نو د الله پاک واجب دی او ولد چې تاسو ورته کوم ثابتوي دا د الله تابع دی او څوک چې تابع وي هغه څه شوی ممکن او حدیث جنس بدل شو کنه شو او خلاف الجنس د چا لپاره ولد نشي کېدی دا خو د والد توهین دی دا خو عذاب دی د والد او د والدې د مور او پلار باندې چې الله عذاب نازلوي نو کله ترې نه مار پیدا کوي کله ترې نه لړم پیدا کوي کله ترې نه پیشو پیدا کوي نو دا خو بې عذاب دي کل له قانتون دا ټول د الله تابع دي دلته یو قید ولګوي کل له قانتون ټول الله ته تابع دي تکوینا او تشریعا څوک تشریعا تابع دي لکه مسلمانان او څوک تکوینا تابع دي نو په دې دفعه د اعتراض ده چه ته وای کل له قانتون ټول د الله تابع دي نو د الله تابع خو مؤمنان دي دم پورا تابع نه دي ګناهونه کوي عقاید کې تابع دي او اعمال کې خو زمونږ ګناهونه کیږي کافران خو بالکل نه دي تابع نو څنګه الله پاک فرمای کل له قانتون ټول الله ته تابع دي مشرکان خو نه دي تابع نو هغه تکوینا د الله د اراده تابع دي الله اراده د مرګ ورته وکي مړ کوي او چې اراده د ژوند ورته وکي ژوندي کوي چې الله اراده ور د مرض ورته وکي مریضان کوي نو هغه تکوینا د الله د اراده تابع دي او مسلمانان تکوینا او تشریحا دواړه تابع دي بدیع السماوات والارض دا دریم دلیل الله پاک پیش کوي په نفي د ولدیت ګوره په نفي د ولديت د ولد د پاره د مودي د مادي د اسباب او د آلات ضرورتي ولد مسبوق بالمدي دارنګ مسبوق بالمادي او مسبوق بالآلات والاسباب او الله پاک چې د شیانو ته ضرورت نه لري ولد خو معمولی شی دی اسمانونه او زمکه الله پاک پیدا کړی دی محض په خپل قدرت آلات او اسباب مده او ماده دا پکې نه و بیا الله پیدا کړو او ولد داسې نه ولد به مسبوق بالمدی بالمادی بالاسباب والآلات به یعنی د ولد دې شیانو ته ضرورت دی او د الله شان دا دی چې بدیع السماوات والارض اسمانونه او ځمکه محض په خپل قدرت پیدا کړل نو که عیسی علی السلام هم بلا اب په خپل قدرت پیدا کی نو هیڅ اشکال پکې نشته بدیع السماوات والارض اذا قضا امرا چې کله الله پاک اراده د یو کار وکي فانما یقول له کن فیکون د بل دلیل دی څوم دلیل شو دا اذا قضا امرا څلورم دلیل چې کله الله اراده د یو امر وکي نو فانما یقول له کن نو هغه ته کن وای فیکون هغه موجودیږي او ولادت په دې طریقه نه ولادت په په صيغه د کن فيكون نه بلکې هغه مسبوق بالمده وبالماده وبالاسباب والالات پوه شو اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون کله چې الله اراده د یو امر وکینو هغه ته كن فيكون وای اوس ته اعتراض وکړه چې اسمان الله پیدا کوي نو هغه ته حکم وکړي چې كن نو كن خو امر دی نو اوس اعتراض داسې واردېږي سلم کې به تاسو دا اعتراض کړی الله پاک چې دا مخلوقات پیدا کوي نو صیغه د کون ورته وایي کون موجود شي نو دوی ته دا صیغه د خطاب په حالت د عدم کې وایي که په حالت د وجود کې وایي لکه مونږ ته الله پاک وایي کون موجود شه سنن شریف کې دا اعتراض شته دهریان دا اعتراض کوي چې الله پاک که خالق د پاره د دې کائنات شي نو الله پاک چې دا کائنات پیدا کوي نو په حالت د عدم کې پیدا کوي که په حالت د وجود کې که په حالت د عدم کې پیدا کوي اجتماع د متنافیین راغله چې د وجود او د عدم اجتماع ده دا رنګ معدوم پورې امر نه متعلق کیږي او که په حالت د وجود کې پیدا کوي نو بیا خو تحصیل د حاصل دی چې کائنات موجود دی او بیا ورته و چې موجود شه نو تحصیل د حاصل دی نو ګوره جواب دا دی چې الله پاک دا کائنات او ته کلمه د کن په حالت د وجود کې وایي خو حالت د وجود په دوه قسمه دی یو بشرط الوجود بل فی زمان الوجود حالت الوجود دو معناګانې دي بشرط الوجود او فی زمان الوجود که الله پاک کلمه د کن په حالت د وجود کې ورته ووایي خو بشرط الوجود چې دوی موجود شي بیا ورته کلمه د کن وایي نو دا تحصیل د حاصل دی او که کلمه د کن ورته په حالت الوجود کې ووایي خو حالت الوجود په معنا د زمان الوجود سره فی زمان الوجود نو بیا تحصیل د حاصل نه دی مثلا تر نه بجو پورې د زید د عدم زمانه ده او د نهو بجو نه وروسته د زید د وجود زمانه شروع کیږي دا د وجود زمانه چې شروع شو په دې کې الله ورته کلمه د کون وایي نو الله کلمه د کون ورته فی حالت الوجود وایي خو حالت الوجود په معنا د چا سره ده زمان الوجود په معنا د شرط الوجود سره نه ده لہذا طلب د تحصیل د حاصل ناراضي او دا کلمه د کن چې ده دا امر تکلیفي نه دی بلکې تسخیری دی نو تر معدومه پورې متعلق کېدی شي په زمانه د وجود کې د اشیاء معدوم دي پوه شو په خبره نو تر معدوم پورې امر تسخیری متعلق کېږي امر تکلیفي نه متعلق کېږي و اذا قضا امرا الله پاک فرمایي چې کله الله فیصله د یو امر وکي فانما یقول له کن فیکون کن فیکون کې سرعت التکوین ته اشاره ده د اشاعره او په مذهب او د الله صفت د تکوین ته اشاره ده د ماتوریدی او پنځ تاسو په شریعت کې وایي صفت د تکوین ماتوریدی دا اتم صفت ذاتی غړي اتم صفت او اشاعره چی دی دا تکوین مستقل صفت نه ګڼی نو ماتوریه دلته کن فیکون هغه صفت صفت د تکوین مرادی نو په حقیقت حملی او اشاعره چی دی دا صفت د تکوین په قدرت او په اراده کې داخلی نو چې په قدرت او په اراده کې داخلي د کن فیکون معنا کوي سرعت التکوین د الله چې کوم شي ته اراده وشي او د قدرت په ذریعه موجودي نو زر موجوديږي او ولد په دې طریقه نه موجودیږي نو دا څلور دلایل الله پاک ذکر کړو او پنځم دلیل دا دی چې ولد مرکبي او الله پاک بسیط دی د بسیط لپاره مرکب ولد نه راځي ځکه ولد د والد د جنس نه او چې ولد د والد د جنس نه نشي بیا دا والد ته عذاب دی بله دا ده چې ولد د دې لپاره پیدا کیږي چې په بوډاوالي کې د سړي ورته ضرورت وي او الله پاک باندې بوډاوالی او ضروریات ناراضي یو ډیر ښه دلیل مولانا محمد یعقوب رحمه الله د نفي د ولدیت لپاره د د په یو واقعه کې ذکر شوی دی مولانا محمد یعقوب رحمه الله د دیوبند د مدرسې اولنې صدر المدرس او د صاحب القلم او صاحب الحالم عالم مو پیرمو ډیر لوی ولی الله او صاحب الکشف دا مولانا محمد یعقوب عجیب عجیب قصې لري خو یو قصه د دا ده چې یو طالب ور سره داخله وکړه طالب د عمر په لحاظ مشرو او د کتابونو په لحاظ د هدایت النحو طالبو خو عمر زیاتو نو داخله وکړه بیا بهر لاړو یو چوک ته لاړو په چوک کې یو باغ دی عیسوي دی هغه خلک ورته راجمع دي او دی ورته تقریر کوي او په تقریر کې دی د تسلیس عقیده ثابتوي چې خدایان درې دي په دې باندې بیان کوي د خو د هدایت النحو طالب دی او جذباتي دی نو په د باندې بد ولګېده دا خبره نو په دې من د جلسې کې ورته ودرېدو چې الله یو دی درې نه دي خدایان خو د دواړو سره مباحثه شوه نو هغه باب خو زوړ او پخوانی او قوي سړی و لهذا دا طالب یې ورخطا کړو نو طالب یې ورخطا کړو دلته چې په جلسه کې کوم مسلمانان دي هغه هم خفه شو چې دا زموږ مسلمان مولوي صاحب د عمر نه خو غټ ښکارېدو مولوي صاحب ښکارېدو اګر چې طالب د هدایت النحو نو مسلمانان خفه شو چې دا د زموږ عالم ورخطا دی نو یو دکاندارو د مسلمانو هغه چې کله دا منظره ولیده نو یو دم راووتلو چالاکي وکړه او د طالب ته وایي چې مولانا صاحب ته کینه دا باپ د عیسوي چې دی جاهل دی او د جاهل سره زما په شان جاهل په خبره پوهېږي نو طالب هم موقع غنیمت وګڼله سمدستي کېناستو نو هغه عیسوي ورسره هغه دکاندار ورسره بحث شروع کړو دوکاندار دی عیسوی ته وایي چې ته وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او د الله د پاره ولد دی نو الله پاک د څو کلو دی هغه عیسوی ورته وایي چې داسې مو وایي چې د څو کلو دی الله د زمانی نه دی الله ازلی ابدی سرمدی دی نو ازلی ابدی سرمدی باندې دکاندار ورته وایي نه پوهیږم خو کې دې شي مطلب دی دی چې کرورونه اربونه اربونه اربونه کلونه کیږي چې الله موجود دی وای او همدا مې مقصد دی غیر متناهي کلونه کیږي چې الله موجود دی وای خه په دومره کروڑونو اربونو کلونو کې د الله څو زمونو شو و یو هم دا یو عیسی علی السلام زوی دی نو دا دکاندار ورته وای وای زه د اویا او کالو یم ما دوله زمون دي او د الله پاک دومره د کروڑونو اربونو اربونو کلونو دی د الله څنګه یو زوی وشو نو هغه جلسې د عیسوی پورې وخندل نه دی مسلمان بحث وګټلو بیا مولانا محمد یعقوب رحمه الله خبر شو هغه ویل چې د دې دکاندار استدلال علمي وو خو د عالم نو په علمي انداز باندې پویدو نه د د استدلال خلاصه دا ده چې دا ولد صفت د کمال ده که د نقصان که صفت د نقصان خو یو نقصان ده او که صفت د کمال وي لکه الله چې په نورو صفاتو کمالیو کې لامحدود دی نو اولادونو کې هم پکار دی چې لامحدود وي غیر متناهي اولادونه وي د ولد صفت د کمال نو بیا خو زما کمال زیات شو ځکه زما دولس بچي دي او د الله یو بچی دی نو که ولد صفت د کمال نو بیا موږ ټول په دې صفت د کمال کې دا ټول انسانان د الله نه زیات شو ځکه د هر چا دوه درې بچي خو دي او د الله یو شو نو د بنده صفات د کمال بیا د الله نه ډیر شول او که دا صفت د نقصان نو خو بیا یو هم نقصان دی او دوم نقصان دی نو تاسو څنګه الله پاک ته صفت د نقصان ثابتوي نو وای د استدلال علمي او خدای عالم نو په علمي انداز ویل نه شو نو د الله د پر ولد نشته چې کله داسې قطعي دلایل د عیسویانو په خلاف پیښ شو نو عیسویان نن سبا چې په اروپا کې کوم دي دا دي ته مجبور شوي دي چې د تسلیس عقیده پرې خېده او د پریخي د چې عیسی علی السلام د الله ولد دی تقریبا د عیسویانو وس دا عقیده نه ده دوی وی عیسی علی السلام ته موږ د الله ولد وایو خو په دې معنا ورته ولد وایو چې دا د الله محبوب دی اوس هغه حقيقي ولدیت عقیده تقریبا پرېخې ده وای دا د الله محبوب دی د ولد ذکر په معنا د محبوب سره مونږ کوو لیکن دا توجیه هم غلطه ده نو بیا تخصیص تر عیسی علیه الصلاة والسلام پورې ولې کوئ محبوبین خو یې ډیر دي یو محبوب خو د الله نه محبوبین خو یو لک څلیری زره څه کم او زیات پیغمبران دي نو بیا پکار دی چې ټولو ته د الله اولادونه ووایي او کله کله بیا داسې تعویل پکې کوي عیسویان وایي چې مونږ وایو عیسی علیه السلام د الله ولد دی یعنی مظهر د صفاتو د الله دی مظهر الصفات دی مظهر الصفات خو ټول مخلوق د الله دی د هر مخلوق شاته د الله د یو صفت مظهر دی نو بیا ټول مخلوق ته د الله د ولد ویل پکار دی لہذا تاویلات هم نه چلیږي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله الله پاک فرمایي او ویلي هغه خلکو وقال الذين د دینه مراد جهله المشرکین دي یو توجیه پکې دا ده دویمه توجیه پکې دا ده چې د دینه هغه يهود مراد دي چې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې وو دریمه توجیه پکې دا ده چې د دینه نسوارا مراد دي راجح دا ده چې د دینه جهله المشرکین مراد دي وقال الذين لا يعلمون یعنی جهلت المشرکین د مشرکانو جاهلانو به ویلې لولا یکلمون الله چې ولی الله پاک زمون سره خبرې نه کوي لولا په معنا د هل لا سره ده هل لا یکلمون الله بانك رسوله ولی بانك رسوله ولی الله زمون سره په خپل ډایرک خبرې نه کوي چې ته د الله پیغمبري الله دې مونږ ته په خپل خلو وای چې ته د الله پیغمبر او تاتینا آیتن او یاد راشي مونږ ته یو دلیل ستا په پیغمبرای باندې د دوو شیانو مطالبه وکړه یو دا چې الله دې زموږ سره ډاری کې خبرې وکړي یا دا او یا دا چې او تاتینا آیتن او یا دې الله پاک مونږ ته یو معجزه ښکاره کړي معجزې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې ښکاره کړې وي خو دلته یو قید ورسره ولګوئ آیت مقترحه فرمایشي معجزه د دوی فرمایش دا و چې د احد د غره نه راته سره زر جوړ کړه او داسې وغیره وغیره د معجزاتو طلب یې کولو کذلک قال الذین من قبلهم په دې کې الله پاک د دوی اعتراض ته جواب ورکوي د جواب خلاصه دا ده چې دوی دا دوه سوالونه کړي دي دا دوه سوالونه دا د تعنت او د استکبار نه دي او متعنت چې ده هغه د جواب مستحق نه وي لهدا دا خلک د جواب مستحق نه دي کدا دوه کار وشم دوی ایمان نه راوړي دا زديان دي متعصبین دي او متعصب سړی چې دا د جواب مستحق نه وي کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم همدارنګ ویلي دي هغه خلکو چې د دوی نه مخکیو مثل قولهم د دوی په شان وینای کړي و مخکنه خلکم داسې خبرې کولې نو دا غوي خبرې تعنت او استکبار کله به چې الله جواب ورته ورکړو بیا به ایمان نه راوړو د دویم داسې حالت ده تعنت او استکبار کوي که الله ورته جواب ورم کی بیا هم دوی ایمان نه راوړي یو سړی چې د تعصب په کند کې وګرځيږي او د تعصب چشمه سترګو ته واچي نو هغه به حق نه مني یو وبی د په فقه اعتراضات کوي ما ورته چیلنج ورکړ چې فقه کې یو مفتبهي مسائل دي بل غیر مفتبهي دي فقه د مفتبهي مسائلو نه عبارت ده زه زه تاسو را په دې غیر مفتبهي مسائلو کې تاته بحث ته تیار یم یو غیر مفتابهی مسله د فقه راته وښایه چې قران او حدیث نه خلاف وي نو بیا به مونږ په هغې باندې سور خط کش کړو بلکې په یوازې په دې مسله نه په ټوله فقه به ورانه کړو چې دا ټوله فقه قران او حدیث نه خلاف ده خو یو مسله خو ته پیش کړ نو یو څو مسایل پیش کړو یو مسله دا چې په فقه کې راځي چې نئی دا د نوم نه لاندې ویخته سړی ته خرایلی شي فقه کې وای دا رازي عالمګيري کې لیکلي دي چې په نه باندې د نوم نه لاندې ویخته خرایلی شي نو ما ورته چې ګوره پوره مسله ذکر کړه عالمګيري کې دا لیکلي دي چې یو سړی لیوانه دی او یا معذور دی او د نوم نه لاندې خپل صفائی نشي کولای نو دی به څه چل کوي نو هلته لیکلي دي چې لا بأس باک نشته چې حجام نئی د د د نوم نه لاندې ویخته صفا کی اذا کان یغض بصره چې کله د موضع الضرورت نه اخوا ته نظر بند کړي یوازې موضع الضرورت ته ګوري لکه ډاکټر چې موضع الضرورت ته ګوري اخوا ته نظر بند کړي او دی لیکي هذا عند الضرورت د دغه ضرورت په وخت کې به دا کار کوي او چې ضرورت نه نو ينبغي لكل احد ان يتولى عانته بيده بیا په کار دی چې هر سړی خپل صفائی په خپل وکي نو مې د فقه دغه سي مسله ده او تا غلطه پیش کړه تا مطلقه پیش کړه او فقه کې دوه قاعده لګولي یو به نظر بندي او دویم دا چې د ضرورت په وخت کې بدا کیږي ښه موده مسله خو حل شوه بله مسله پیش کړه وای بله مسله دا ده چې په فقه کې لیکلي دي چې اولا بالامامت هغه څوک دی چې اصغرهم عضوا اصغرهم عضوا چې اندامي مخصوصي وړو کې وي نو دغه اولا بالامامت دی نو ما ویل ګوره دوه جواب دي یو جواب ترکی به ترکی جواب ترکي به ترکي دا دی چې د وابیانو اسي د احنافو د اندامونو ته سودا ده چې دا به څنګه وي ځکه احناف خو د ستر او د پردې ډیر خیال ساتي نو د وابیانو ورته سودا ده لکه د بنی اسرائیل چې د موسی علی السلام ته سودا و ځکه موسی علی السلام د عورت ډیر خیال ساتلو او بنی اسرائیل بے باکو نو په موسی علی السلام تهمت ولګولو نو د وابیانو هم داسې د احناف اندامونو ته سودا ده چې دا به څنګه نو غزونه یې ورپسې راخستي دي چې دا وړوکی دی او که غټ دی شامي کې داسې لیکلي دي اصغرهم عضوا اولا بالامامت اصغرهم عضوا دی در مختار کې دا لیکلي دي در مختار کې لیکلي اصغرهم عضوا همدې صفحه کې شامي تشریح کوي وایي د عضو نه ذکر نه دی مراد لاندې شامي کې تشریح لیکلي پس متن کې لیکلې اصغرهم عضو لاندې شامی کې لیکلې ده چې د عضو نه ذکر نه ده مراد بلکې د عضو نه مراد جنس ده د اندامونو تناسب ترې نه مراد ده چې اندامونه به د تناسب سره برابري او چې اندامونه د یو امام د تناسب سره برابري داسې امام عقلمن دي او د عقلمن امام جماعت غټ وي او چې څومره جماعت غټ وي دومره پکې فضیلت زیات وي له دې وجه نه دا اولا بالامامت دی نو هلته شامی کی صراحتن دا لیکلی دی نو دومره دروغ کافر هم نه وای کافر چی په یوه صفحه کی ته دروغ وای هلته اصغرهم عضو خپل تشریح کړی ده چی د دینه دا شی مراد نه کی ګوره او تحتوی کی لیکلی و یحذر د دینه ځان وساته د دې معنی نه و یحذر نو په علت تاکید فقې لیکلي دي چې دا د عقل سره مناسبه معنا نه ده او دوی سل کاله کېږي چې دا اعتراض کوي او سلو کلونو ورته دا جوابونه روان دي سل کاله دا جواب ورته کېږي بیا هم مني نه نو د تعصب چشمې چې واچي هغه بیا حق ته غاړه نه ږدي نو دلته دوی دا دوی اعتراض وکړو الله فرمای دا اعتراضات په تعصب او په عناد بنا دي که جواب ورته ورم کم ډاریک ورسره خبری هم وکم بیا هم دوی نه منی ولی د دوی پلارانو سره اویا کسه چی الله پاک د موسی علیه السلام سره معراج ته بوتله الله ډاریک ورسره خبری وکړی بیا هم ونه منلی نو دا تعصب او عناد دی او څوک چی د تعصب په کنده کی یو ځلی وغورځیږی هغه نه بیا د خیر تمه نه کیږی. کذالک قال الذين من قبلهم الله پاک فرمای دارنګي ویلو هغه خلکو چې د دوی نه مخکیو مثل قولهم پشان د وینا د دوی باندې پرې خو پوه شو بعضی زمون مرګري په ما اعتراض کوي چې دا خو تعصب کوي نو د دوی سره اس کار ملره دوی ته جواب مو ورکوه بعضی غټ غټ شیخ صاحبان دی په ما به جلسو کی دا اعتراض کوي نو اصل زما مقصد چه دی ګوره دا نه دی چه وابی به مسلمان شي بعضی وابیان هم مسلمانان شو سونیان شو بعضی بعضی داسی شته ډیر دی دلته هدایت الله ته معلوم دی ډیر راځي توبی وباسي خو به هر تقدیر اصل مقصد هم دا دی چه دا زمون مرګری خو بچ شي کنه دوی ته خو پته ولګیږي چه فقه حنفی قران او حدیث نه خلاف نه ده وابیان که سمیږي کنه سمیږي زمون د خپل مرګرو تسلی خو بکیږي تشابهت قلوبهم یو ګوره تشبیه ده او بل چې د تشابه ده په تشبیه کې مشبه او مشبه به مختلف المراتب او په تشابه کې مشبه او مشبه به چې وي مختلف المراتب نه بلکې مساوي وي نو الله تعبیر په تشابهت سره کړی دی چې د دوی زړونه د مخکنیو کافرانو د زړونو سره په مراتبو کې یو برابر دي په مرتبه کې هغوی چې څومره عنادیان او تعصبیان او متکبرین وو دا خلک هم همداسې دي تشابهت قلوبهم د دوی زړونه یو د بل سره یو برابر دي تشابه ده پکې قد بینا الآیات دا د دویم اعتراض د پر اجمالی جواب ده ګوره دوی دوی اعتراض کړو اول دا چې لولا یکلمون الله الله زموږ سره خبرې ولې نه کوي نو هغې ته خو جواب ورکول مناسب نه دي، وجه یې دا ده چې دا خو داسې مثال دی لکه یو سړی چې ووایي چې زه د وزیر خبره نه منم تر څو چې باچا راته په خپله ونه وایي. لکه یو ګاډی دی مثلاً دلته خو په چپ لاس ګاډي ځي په ګس لاس باندې ځي نو یو ګاډی په دې ګس لاس باندې نه دی روان په ښي لاس باندې روان دی په ښي لاس روان دی ټریفیک ورته ودرېدو چې په ښي لاس ولې ځې دی ورته وایي بس ځمه که نه قانون دی چې د ملک دار یې چې په ښي لاس به نه ځې نو هغه ورته وایي قانون دې ماته په خپله صدر ووایي ستا په خوله نه منم ته چې ماته د ملک قانون پیش کړې ستا د خولې نه نه منم خپله د جج یا صدر ماته ووایي چې قانون دغه دی دا ټریفیک والا به پرچه پې کټ کې وایي ته خو احمق یې زه د څه دپاره درولې یم چې تا ته په خپله بادشاه په خپله خوله خبرې کوي نو بیا د دې نورو وزیرانو د پولیسو د فوجیانو د دوی بیا څه مطلب شو نو اوچې الله پاک د هر چا سره په خپل غږېدی نو د پیغمبر څه مقصد شو بیا پیغمبر ولې لرلیږي خو د پیغمبر هم دغه مقصد دی چې الله پاک د هر چا سره په خپل خبرې نه کوي نو د پیغمبري مقصد دا دی نو اول سوال بالکل حماقت لدی وجنه الله پاک هغه ته جواب ورنکړو او دی دویم اعتراض ته اجمالی جواب ورکړو دوی ویلو او تاتین آیه مونږ ته معجزه راشي نو الله پاک فرمای قد بینا الآیات په تحقیق سره موږ واضح بیان کړی دی معجزات بیان الآیات واضح کړی دی معجزات واضح کړی دی معجزات اوس په دې اعتراض راځي چې دا آیات اول غیر واضح و او به ورسته الله واضح کړ داسې و حالت کې آیات د اول نه واضح و داسې نه و چې د اول نه غیر واضح و او بیا الله واضح کړ او بینا په دې دلالت کوي چې مونږ واضح کړی دی بینات تاسو ورته جواب ورکړي چې د دې داسې مثال دی لکه سبحان من صغر البعوزه پاکي د هغه ذات لره صغر البعوزه چې ماشه ماشه وړوکی کړو دا مطلب نه چې اول غټ پیدا کړو به وړوکی کړو مطلب دا چې همداسې وړوکی پیدا کړی دی یا ضيق فم البير د کوی خله تنګه کا د دې دا مطلب نه دی چې اول کولاو جوړه کا به تنګه کا یعنی اول نه تنګه جوړه کا نو دلته هم داسې ده واضح الله نازل کړو او دا قرآن هم یو عظیم معجزه ده او یا بالحق د ارسلنا پورې متعلق کا ارسلنا بالحق یا بالحق د ورسته بشیرن پورې متعلق کا بشیرن و نذیرن دا د کاف نه حالین دي ارسلنا کا حال دا چې ته بشیری مؤمنانو ته په جنت او نذیری کافرانو لره د جهنم نه ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم او ستانه به تپوس نه کیږي د دې دوزخیانو په باره کې دا جمله معترض اعتراض ده او یا حال ده نو ته الله لګلې ولا تسأل عن اصحاب الجحیم حال دا چې ته به مسؤل نه یې ستانه به تپوس نه کیږي عن اصحاب الجحیم د دوزخیانو په باره کې چې دا ولې دوزخ ته لاړ ځکه ته خو څوک په ایمان مجبوره کولای نه شي ته چې د دوی د ملت تابع نه شې، د ملت نه دلته دین مراد دی، تر څو چې ته د دوی د دین تابع نه شې، تر هغې پورې دوی ستا خبره نه مني. د ملت تفصیل درته لږ وروسته کوم، زه همدلته به یې وکړو، وروسته به بیا څه کوو. حتی تتبع ملتهم ګوره په هر دین کې درې شیان یو عقایدي او بل اصول او کلیات او بل فروع او جزئیات عقاید د ټولو اسماني دینونو یو برابر دي، عقایدو کې فرق نشته. عقاید ټول د ټولو اسماني دینونو یو برابر دي. ښه دویم اصول او کلیات دي. اصول او کلیاتو کې لږ لږ فرقي د ادم علیه السلام د دین چې کوم اصول او کلیاتو هغه د نوح علیه السلام د دین سره لږ فرق لرلو او د نوح علی السلام د دین کلیات هغه به د موسی علی السلام او د ابراهیم علی السلام وعلى هذا القياس د پیغمبرانو د دین چې کوم اصول او کلیات دي په دوی کې لک فرقي معمولی معمولی فرق پکې نو اصول او کلیات او بل فروع او جزئیات فروع او جزئیات جعلنا لكل منكم شرعه ومنهاجا داسې آیات کریمه ده نو فروع او جزیات غالبا د پیغمبرانو مختلف وي نو فروع او جزیاتو کې غالبا اختلاف وي اصول او کلیاتو کې ډېر لږ اختلاف وي او په عقایدو کې بالکل اختلاف نه وي دي اصول او کلیاتو ته ملت ویل شي اصول او کلیاتو ته څه ویل شي ملت مونږ وایو مونږ په ملت د ابراهیم علیه السلام یو د دې څه معنا ده یعنی زمونږ د محمد صلی الله علیه وسلم د دین چې کوم اصول او کلیات دي دا د ابراهیم علیه السلام د دین د اصول او د کلیاتو سره بالکل متحد دي د نورو پیغمبرانو د دینونو اصول او کلیت لګ لګ فرق لري خو د محمد صلی الله علیه وسلم او د ابراهیم علیه السلام د دینونو اصول او کلیات یو شی دي عقاید خو اصلا یو شی دي خو د اصول او کلیات هم بالکل متحد دي نو ځکه مونږ کله کله وایو چې مونږ په ملت د ابراهیم علیه السلام یو موږ خو په ملت د محمد صلی الله علیه وسلم یو د محمد صلی الله علیه وسلم د دین اصول او کلیات منو خو همدغه اصول او کلیات بعینه د ابراهیم علیه السلام هم وو نو هغه تم نسبت صحیح دی پرې پوه او فروع او جزئیاتو کې بیا تفاوت شته د ابراهیم علیه السلام ځان ته شریعت او ځان ته فروع او جزئیات او د محمد صلی الله علیه وسلم ځان ته فروع او جزئیات نو په دې کې یو بل اعتراض هم درته دفع کوم موږ تقلید شخصي کوو که تقلید مطلق تقلید شخصي کوو کنه تقلید شخصي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کوو اکثره مناظرې زموږ په دی وی موږ دا وایو مطلق تقلید واجب به ذات ده او تقلید شخصی چه دی دا واجب بالغیر دی دا تفصیل به درته کوم خو دلته اسی مسله درته بیانوم چه د دې ځای سره تعلق لري مطلق تقلید واجب بالذات دی او تقلید شخصی واجب بالغیر دی خلاصه دا چې موږ تقلید شخصي کوو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اوس اعتراض راځي چې تاسو خو تقلید شخصي نه کوئ تاسو خو کله وایي په هدایه کې چې دلته مفتبهي قول د امام ابو یوسف صاحب دی کله وایي چې دلته مفتا به قول د امام محمد صاحب دی کله بالکل دا دواړه هم پرېږدئ وایي چې دلته د امام شافعي په قول فتوا ده نو تاسو کله تقلیدي شخصي کړی دی یو طرف ته وایي چې موږ تقلیدي شخصي کوو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او بیا وایي چې دلته مفتا به قول د امام ابو یوسف صاحب دی دلته مفتا به قول د امام محمد صاحب دی نو جواب درته معلوم دی څنګه جواب ها دلته یو بل جواب درته کوم امام صاحب چې کوم اصول او کلیات جوړ کړي دي د حنفیت چې کوم اصول او کلیات دي نو د تقلید شخصي دا مطلب چې د دې اصول او کلیاتو نه موږ نه وځو کوم ځکه چې مفتبه قول د امام ابو یوسف صاحب شي ام د هغه اصول او کلیاتو مطابق دی چې کوم په حنفیت کې دي د حنفي فقې معتبر د حنفیت چې کوم اصول او کلیات دي نو که مفتابهي قول پکې د امام صاحب شیم د دې اصول او کلیاتو لاندې دی او که د امام ابو یوسف صاحب شیم د دې اصول او کلیاتو لاندې دی او که د امام محمد صاحب شیم د دې اصول او کلیاتو لاندې دی نو د دې اصول او کلیاتو نه موږ وځو نه د تقلید شخصي دغه مطلب دی د حنفیت چې کوم اصول او کلیات دي د دې نه موږ مخالفت نه کوو بیا د دې اصولو د کلیاتو لاندې کله د یو امام قول مفتا به وي کله د بل مفتا به وي او کله د بل مفتا به وي د تقلید شخصي په معنا پوه شوي اصول او کلیات د فقه حنفي چې کوم دي دا غینه مونږ نه وځو او داسې مثال څوک نشي پیش کولای چې دا غینه مونږ وتلی یو که مفتا به قول د امام ابو یوسف صاحب شیم د دې اصول او کلیاتو ما تحت ده او که د امام محمد صاحب شیم د دې اصول او د کلیاتو ما تحت ده نو ځکه مونږ د امام صاحب تقلید شخصی کو د تقلید شخصی دغه معنا ده نو حتی تتبع ملتهم نو دغه اصول او کلیات ته ملت ویلې شي ترڅو چې ته د دوی د ملت تابع شې نور جوابونه هم شته خو دغه ډیر بهترین جواب دی دا اوس مې چې درته وکړو د تقلید شخصي په باره کې قل ان هدى الله هو الهدى الله پاک فرمایي ته دوی ته وایا ان هدى الله بشک هدایت د الله چې ده هو الهدى دا امغه هدایت ده چې الله پاک په کومه زمانہ کې را لګلې وي یعنی د الله هدایت په هر زمانہ کې هغه هدایت ته چې په دې زمانہ کې الله را لګلې ده نو تیر شوی هدایتونه په خپل زمانہ کې صحیح وو همغه د الله هدایتونه وو لیکن اوس منسوخ شو اوس چې الله کوم هدایت را لېږلی دی نو اوس دغه هدایت دی ولئن اتبعت اهواءهم او کچرته ته تابع شي د دوی د خواهشاتو اراءهم الزائغه د دوی د کبو و ګورای ته تابع شي بعد الذي جاءك من العلم رست د اغنه چراغ لتا تم چې هغه عبارت د علم نه ده علم په څه دی؟ بأن الهدایت الآن منحصر فی شریعتک ستا قطعی علم په دې خبره راغلو چې په نن زمانه کې هدایت ستا په شریعت کې منحصر دی يهوديت په خپل زمانه کې صحیح وو عیسویت په خپل زمانه کې صحیح وو خو په دې زمانه کې هدایت ستا په شریعت کې منحصر دی نو تا ته په دې قطعي علم راغلو او بیا هم ته د منسوخ شریعتونو پسې لاړ شي نو مالک من الله من ولی ولا نصير بیا بنې ستاد پاره د الله نه من ولی کم دوست ولا نصير او نه کم امدادي نو دا تعریض د امت ته پیغمبر علی السلام په جانب کې دانه د متصوره چې هغه د نور دینونو پسې لاړ شي د منسوخ دینونو پسې الذين آتيناهم الكتاب بيان لحال مؤمني اهل الكتاب بعد بيان كفرتهم مخکې د کافرانو اهل کتابو ذکرو اوس دلته د مؤمنانو اهل کتابو ذکر الله پاک کوي الله پاک فرمای الذين هغه مؤمنان د اهل کتابو د یو معنا ده د الذين مصداق می څوک مؤمنان د اهل کتابو یو بل معنا به درته ورسته ذکر کوم الذين هغه مؤمنان د اهل کتابو اتیناهم الكتاب چې هغه ته ما ورکړې دی کتاب الکتاب جنس دی تورات تم ور متناول دی ور شامل دی او انجیل تم ور شامل دی نو د جنس اطلاق په قلیل او په کثیر دواړو کیږي یتلونه هغه تورات تلاوت کوي حق تلاوته په حق تلاوت باندې حق تلاوته یتلونه تلاوتا حق تلاوته نو حق منصوب ده مفعول مطلق د پاره د یتلونه ده په اعتبار د موصوف محذوفه سره یتلونه تلاوتا حق تلاوته حق تلاوت څه معنا صحیح معنا دا ده چې من غیر تحریف لفظا او معنا بالکل تحریف په تورات کې نه دی کړی غیر محرف تورات لوستلې ده نه لفظي تحریف پکې شته نه معنوي تحریف پکې شته اولئک دغه اهل کتاب چې دي چې غیر محرف تورات تلاوت کی یؤمنون به د دوی په حقیقت کې ایمان دی به یعنی به کتابهم حقیقتا حقیقتا د دوی په خپل کتاب باندې ایمان دی یعنی خپل کتاب تورات اومنلو ځکه اومنلو چې په تورات کې چې څومره خبرې وي ټولې ومنلې په تورات کې محمد علی السلام ذکر شوی او دی ومنلو نو د محمد صلی الله علیه وسلم منل د تورات منل دي د قران منل د تورات منل دي نو دوی یؤمنون به یعنی بکتابهم په خپل کتاب صحیح ایمان راوړو دا مؤمنان د اهل کتابو شو دویمه معنا درته ذکر کوم الذين اغه صحابه اتیناهم الكتاب د الكتاب نه قران مراد ده چې هغه ته ما قران ورکړی دی یتلونه حق تلاوته هغه دا قران تلاوت کوي حق تلاوته په حق تلاوت باندې حق تلاوت څه ده چې دا قران په حق تلاوت باندې تلاوت کوي حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې حق تلاوت دا ده چې د جنت د آیتونو د تلاوت په وخت کې سوالو کې د جنت د الله نه او د جهنم د آیتونو د تلاوت په وخت کې الله ته پناه ونیسي نو دا حق تلاوت دی یعنی په توجه سره تلاوت وکړي یو بل معنا هم ده ګوره اوله معنا دا و چې الذین د دې مصداق می اهل کتاب کړو او د الکتابنا می تورات او انجیل مراد کړو اولایک یؤمنون به کی می د هی زمیرم د دوی کتاب تراجه کو چې تورات او انجیل دی دریم احتمال یو یو خدا وا او دویم دا چې الذين مصداق می صحابه کړ او د الکتاب نه قران مراد شو اولئک یؤمنون به کوم قران مراد شو دریمه توجیه پکې دا ده چې الذين د دې مصداق اهل کتاب کې اتیناهم الكتاب د دې کتاب نه مرادم تورات او انجیل کې اولئک یؤمنون به د هی ضمیر قران تراجه کې د اخیری ضمیر اولئک دغه اهل کتاب چې دي چې خپل کتاب په حق تلاوت کوي یؤمنون به دوی ایمان راوړي زموږ په کتاب باندې چې قران دی سوسوک تورات په حق لولي او قران باندې ایمان راوړي او چا چې تورات په حق نه لوسته او په قران باندې ایمان نه راوړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې حضرت جعفر رضی الله عنه چې د حبشو نه راتللو نو د څلويختو کسانو سره راغلو دوه دېرش د حبشو وه او اته د شام وه، بحیره راهب هم پکې و، بحیره راهب د ده واقعه تفصیلي ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله شام ته تلو د پیغمبرۍ نه مخکې نو بحیره راهب ده په لاره کې منع کړی و، د پیغمبرۍ آثار یې پکې لیدلي و چې واپس شه تا یهود نه پرېږدي او نصارا دې نه پرېږدي، هغه هم پکې و. نو دوی تورات او انجیل په حق باندې لوسته دي نو دوی په قران باندې ایمان راوړي ومن يكفر به او څوک چې کفر وکړي په دې قران باندې فاولائک هم الخاسرون دا خلک چې دي دا پتاوان کې دي مخکې قبایح د يهودو او دلته اصلاح د يهودو الله ذکر کوي مخکې رکوع کې اصلاح د يهودو وا او انت تذکیر بما بعد الموت او دلته تذکیر بعلا الله ده د الله نعمتونو ذکر کیږي او تذکیر بما بعد الموت هم ذکر کیږي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اے بنی اسرائیل اذکرون شکر مراد ده تاسو شکر ادا کړئ نعمتي کې اضافت د استغراق د پاره دی او د تشریف د پاره دی زما د خپل نعمتونو التي انعمت عليكم هغه چې د هغه انعام ما پتا سو باندې کړی دی او تاسو ته یو نقطه پکې ذکر کوم نعمتي کې دا مطلب بیان شو چې دا نعمتونه الله را لګلیو نو انعمت علیکم کې څه فائدہ ده انعمت علیکم کې دغه معنا ده چې دا نعمتونه ما را لګلی او نعمتیه په دې اضافت کې دغه معنا ده چې دا نعمتونه ما را لګلی نو کوم مطلب چې انعمت علیکم ادا کوي دا صفت ادا کوي ام دغه معنا اضافت ادا کوي نو ذکر د صفت ورسته د اضافت نه غالبا داسې مکرر ښکاري نعمتي د الله نعمتونه شو اوس تاسو ورته جواب ورکړئ چې نعمت یې کې اضافت د تشریف د پاره ده نو الته تشریف د نعمتونو بیان شو چې دا ډېر شریف نعمتونه او الذي انعمت عليكم کې عدم استحقاق د يهودو بیانېږي چې تاسو مستحق نه وای خالص ما په خپل فضل د دې انعام په تاسو کړی دی نو تکرار نشو واني فضلتكم على العالمين واني فضلتكم او دا خبره یاد کړئ چې ما تاسو ته فضیلت درکړې او په ټول عالم هم دا د خاص نعمت ذکر وکړو په دې کې الله پاک وی نقطې ته اشاره کوي چې ګوره اے يهودو تاسو په زمانہ کې ما تاسو ته فضیلت درکړې او دا فضیلت الله درکړې ده نو د الله په قدرت کې دی الله یې درنه اخیستلی هم شي مغروره کېږئ مه لکه نن سبا چې الله د یهودو نه د عزت اخیستی دی نو ورکول هم د الله په لاس کې دي او اخیستل هم د الله په لاس کې دي واني فضلتکم تاسو مو استحقاق ذاتی د فضیلت نه لرلو ما درته فضیلت درکړی نو زیم درنه اخیستی هم شم واپس نو دې کې الله پاک ترهیب ذکر کوي یهود ویری واني فضلتکم علی العالمین او شفاعت به ورته فائدہ نه رسي ولا هم ينصرون او نه بده دوی سره امداد کیږي د دې پوره تشریح درته مخکې ما کړې و صرف دلته یو دوه ټکي درته ذکر کوم په دې آیات باندې معتزله استدلال کوي چې شفاعت په قیامت کې نشته او اهل سنت والجماعت فرمایي چې شفاعت په قیامت کې شته اهل سنت والجماعت معتزله او د پاره دا آیات کریمه دلیل دی چې په دې کې اطلاق دی لا تجزي نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه دلته شفاعت مطلق ذکر شوی دی نو په قیامت کې به شفاعت نه دا د معتزله او د پر دلیل دی او اهل سنت والجماعت هغه په دې آیات کې تعویل کوي خو ګوري تعویل په دوه قسمه دی یو تعویل لوجه د اتباع الهوا نه دی او یو تعویل لوجه د اتباع الهدى نه دی کم تعویل چې لوجه د اتباع الهوا نه وي هغه ناجایز دی یعنی ستا د مزاج نه یو آیات خلاف دی ستا د رای نه یو حدیث خلاف دی ته په دې حدیث کې تعویل کوي چې ستا د رای سره موافق شي ته په دې حدیث په ته په کې تعویل کوي آیات کې چې ستا د رای سره موافق شي نو د خپل رای د موافقت د لپاره چې ته کوم تعویل کوي دې ته تعویل ویل شي لاتباع الهوا دا تعویل ناجایز دی او دویم تاویل چې دی له وجې د اتباع الهدا نه دی آیتونو کې تعارض دی حدیثونو کې تعارض دی د خپل رای خیال نه ساتي د حدیثونو خیال ساتي حدیثونو کې تعارض دی نو یو کې تاویل کوي چې د دې بل سره مطابق شي یا آیتونو کې تعارض دی ته په یو کې تاویل وکړي چې د دې بل سره مطابقت راشي نو دې ته تاویل وایي له وجې د اتباع الهدا نه نو تاویل له وجه د اتباع الهدى نه دا عبادت دی دا جایز دی او تاویل له وجه د اتباع الهوا نه دا حرام دی اوس مونږ چې کوم تاویلات کو اهل سنت والجماعت دا به ټول له وجه د اتباع الهدى نه له وجه د اتباع الهوا نه بنئ نو په دې آیات کې نفي د شفاعت راغله او په بل آیات کې الله پاک اذن د شفاعت ذکر کړی دی الا باذن د الله په اذن شفاعت کیږي او دا رنګي ذخیره د احادیث تواتر ته رسیدلې ده چې انبیا شفاعت کوي اولیاء شفاعت کوي او ماشومان شفاعت کوي شهیدان شفاعت کوي نو احادیث کې په تواتر شفاعت ثابت ده قران کې الا باذنه کې شفاعت ثابت ده لہذا د اتباع الهدى د وجنه موږ پکې تخصیص کوو دو تخصیص پکې کوو یو تخصیص پکې داسې کوو یو تخصیص بحسب المکان والزمان کو دلته نفي د شفاعت راغله په قیامت کې ډیر مواقف دي ډیر ځایونه دي او د قیامت زمانه ډیره اوږده ده په بعضې زمانو د قیامت کې به شفاعت وي او په بعضې زمانو د قیامت کې به شفاعت نه وي دارنګه بعضې مواقفو د قیامت کې به شفاعت وي او په بعضې مواقفو د قیامت کې به شفاعت نه وي کوو نو دا تخصیص په اعتبار د زمان او د مکان سره کوو دویم تخصیص به حسب الاشخاص کوو بعض خلکو ته به شفاعت وي او بعض خلکو ته به شفاعت نه وي صحیح دریم تخصیص هغه پکې د اذن او د عدم اذن کو دا سی وایو شفاعت بلا اذنن بنئ او شفاعت بالاذن چې دا شته نو درې تخصیص مو یو به حسب الزمان نو څلور شو تقریبا دی په کوم وخت کې ورته ویلي اذ ابتلا ابراهیم ربه ربه بکلمات دی په دغه زم په زمانه د ابتلا کې ورته ویلي دا ورسته قال د دې لپاره زمانہ دا د ابتلا زمانہ ده نو اذ ابتلا د ورسته قال پورې تعلق لري دا یو توجیه ده او دویمه توجیه پکې دا ده چې دا متعلقه تر اذکر مقدره پورې ده اذکر اذ ابتلا ابراهیم ربه ربه بکلمات یاد که هغه وخت ابتلا ابراهيم ربه بكلمات چې ابتلا وکړه په ابراهيم عليه السلام باندې رب د بكلمات په دې پوښوي نو یا د اذکرو پورې تعلق لري او یا د دې ورسته قال پورې تعلق لري چې د قال پورې تعلق ورکې دا به جمله مستأنفه لکه سیل چې سوال کړي چې ماذا قال ابراهیم ماذا قال ربه حين اتمهن الله پاک څو ویلې چې کله ابراهیم علی السلام دا کلمات تام کړو نه ها ګوره و اذ ابتلا یا د ورسته قال پورې تعلق لري یا د اذکرو پورې تعلق لري نو که د اذکرو پورې تعلق ورکړي دا دوه جملې دي اوله جمله تر دې ځې پورې ختميږي فاتمهن دویمه جمله د قال نه شروع کیږي دا قال به بیا جمله مستأنفه په جواب د سوال د سائل کې به واقع شي سوال سائل داسې کړو چې ماذا قال ربه حين اتمهن ابراهيم عليه السلام چې دا کلمات پوره کړو نو رب څه ویلې نو الله ورته جواب ورکړي چې قال رب ورته دا ویلي چې انی جاعلک للناس اماما زه ګرځون کې مستا تعالی را د خلکو د پاره امام تا خلکو ته امام ګرځوم په دې ربط خو پوه شوي و اذ ابتلا د ابتلا یو معنا وکي کلف یاد که هغه وخت کلف ابراهیم ربه چې مکلف کړ ابراهیم علی السلام رب د ابراهیم علی السلام نو ابتلا نه شوه ابتلا خو هغه څوک کوي چې علم ورته نه وي لکه ما ته علم نه چې کوم طالب تکړه دی کوم کمزوری دی نو زه امتحان اخلم ابتلا کوم د امتحان په طریقه باندې ځان ته معلوموم چې دی تکړه دی او دی کمزوری دی نو امتحان هغه څوک اخلي چې علم نه لري او الله خو علم لري لهذا موږ د ابتلا معنا په کلف باندې وکړه کلف ابراهیم ربه رب د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام مکلف کړو یو معنا ده او که ابتلا په خپل حقیقت پرې دی نو بیا به استعاره تمثيليه جوړوي الله پاک د ابراهيم عليه السلام سره داسې معامله وکړه لکه معامله د ممتحن عامل معامله الممتحن معامله المبتلي معامله د مبتلي ور سره وکړه عین ابتلا نه بلکې معامله داسې ولکه د مبتلي نو اذ ابتلا ابراهیم ابراهیم اصل کې اب رحیم دی مهربان پلارو ابراهیم مفعول به دی او ربه ورته فاعل دی دا یو قرائت ته پدې کې چې ابراهیم ربه بیا د مفعول ولې مقدم کړو وجه دا ده چې اضافه الفاعل الى ضمیره کله چې فاعل ضمیر د مفعول ته مضاف نو التب مفعول مقدم کې چې ازمر قبل ذکر رانشي لدی وجه نه ابراهیم ای مخکې ذکر کړو ربه فاعل ده او فاعل ضمیر د مفعول ته مضاف شوی دی و اذ ابتلى ابراهيم ربه یو قرأت پکې ابراهيم ربه ده چې ابراهيم منصوب ده او ربه ورته مرفوع ده دلته د امام ابو حنیفه رحمه الله قرأت عکس ده امام صاحب داسې قرأت کوي و اذ ابتلى ابراهيم ربه ابراهيم عليه السلام په خپل رب باندې امتحان وکړو ابراهيم عليه السلام په خپل رب امتحان وکړو بنده په الله امتحان کوي د بنده د طرف نه په الله پاک باندې امتحان صحیح دی کنه دی صحیح نو دا امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا صحیح دی ويصح الاختبار من العبد د بنده د طرف نه په الله پاک باندې امتحان صحیح دی نو دلته به ابتلا به په خپل حقیقت پاتې وي مطلب دا دی چې ابراهیم علی السلام دعا وکړه چې ربي ارینی کیف تحیی الموت یا الله پاک ما ته وخایا چې ته مړی څنګه را ژوند کې الله پاک امتحانولو چې اوس الله زما دعا قبلي کړي قبلي دا امتحان صحیح دی کنه چې مثلا تسوال وکړي چې الله پاک ما ته علم راکې ما ته رزق راکې د دې لپاره دا سوال کوي چې په الله امتحان کوي چې الله زما دا سوال قبلي کني قبلي ځان ته معلومات حاصله نو ابراهيم عليه السلام هم ځان ته معلومات حاصله ول چې الله پاک زما دعا قبلي کني قبلي نو اذ ابتلى ابراهيم ربه نو بیا به ابتلا په خپل حقیقت باندې پاتې دي اوس دلته څلور احتمال درته ذکر کوم فاتمهن فاتمهن دا ضمیر منصوبه اتم هن دلته دو ضمیر دي یو د اتم ضمیر مستتر ده چې هغه فاعل ده اتم فعل ضمیر پکې مستتر ده هغه فاعل او دا هن ورته مفعول به یو دغه د مفعول ضمیر ده یو دا د فاعل ضمیر ده دا د مفعول ضمیر چې کوم ده دا ګوره د کلماتو تراجه ده په دې کې صرف یو احتمال ده دا د کلماتو تراجه ده فاتمهن دا د هن ضمیر دی کلماتو تراجه ده او دا د فاعل ضمیر پدې کې دوه احتمال دي اول احتمال دا دی چې دا رب تراجیش دویم احتمال دا دی چې دا ابراهیم تراجیش دوه احتمال بیا دوه احتمال په ابراهیم او پر ابوه کې دي چې منسوب دی که مرفوع دی نو چې دوه احتمال په رفع او په نصب کې شو نو دوه چې په دوو کې ضرب کې څلور کیږي نو دا څلور احتمالات دي اول احتمال دا دی چې دا ابراهیم تراجی کا منصوبه نه اتم کی ضمیر ابراهیم تراجی کا منصوبا دا ول احتمال نو بیا به معنا دی و اذ ابتلا ابراهيم رب ربه ابتلا وکړه په ابراهيم عليه السلام باندې رب د ابراهيم عليه السلام به کلمات په یو څو کلماتو فاتم نو اتم به په معنا د ادا سره نو ادا ابراهيم الکلمات على الوجه الاكمل ادا کړ ابراهيم عليه السلام دا کلمات په کامله طریقه نو اتم به په معنا د چا سره د ادا ګوره ما درته ویلي چې دا ضمیر د اتم مراجع کوي ابراهیم ته منصوبن ابراهیم منصوب کی لکه زمونږ په قرانونو کې چې منصوب دی نو بیا به د اتم معنا څه کوي ادا ادا ابراهیم ابراهیم علی السلام دا کلمات ادا کړل ادا ابراهیم ابراهیم علی السلام دا کلمات ادا کړ په کامله طریقه پوه شو دویم صورت رب ته راځي که مرفوعا لکه دا څنګه چې قران کې لیکل دی دا د قران والا احتمال به مخ کې کو نو رب ته راځي که مرفوعا نو بیا به ترجمه دی په ابراهيم عليه السلام باندې رب امتحان وکړو فاتم بیا دې رب ورته آسان کړو عمل کول په دې کلماتو فاتمهن یعنی یسر له العمل بهن امتحان هم په وکړو او عمل هم ورته په اسان کړو دواړه کارونه الله وکړو ابتلام الله وکړه او اتمام هم الله وکړو فاتمهن یعنی یسر له العمل بهن الله پاک اسان کړ ابراهیم علیه السلام ته عمل په دې کلماتو باندې درې متوجه دا ده چې دا ضمیر ابراهیم تراجه کې مرفوعا نه ابراهیم مرفوعا تلاوت کړ نو بیا به د ابتلا فاعل خو ابراهیم دی کنه او د اتمام فاعل هم ابراهیم دی اذ ابتلا ابراهیم ابتلا ابراهیم کړي وا فاتمهن نو هغه کم کلمات چې د لوستي او د امتحان د پاره چې ربي ارني کیف تحيي الموتى یا الله پاک ما ته وخیا چې ته مړي څنګه را ژوند کې په دې کلماتو د الله نه امتحان اخیستو چې الله زما سوال قبلي کنه قبلي فاتمهن نو دا کلمات پوره لوستي د ټولو شرایطو آداب سره دعا کړې نو ابتلا وکړه ابراهيم عليه السلام په خپل رب صحیح شو چې زما دعا قبلي کني قبلي نو فاتمهن یعنی اتم ابراهيم الكلمات المدعو بها په کوم کلماتو چې دعا غوښتي و د الله نه هغه کلمات على التمام ولوستل یعنی شروط د اجابت په کې مرعي کړو او به ورسته پرې خو د چې اوس الله قبلي کني قبلي پوهیږئ کنه او څلورمه توجیه پکې دا ده چې د اتم مزمیر څلورمه دا ده چې د اتم مزمیر چاته راځي کوي رب ته منسوبن رب ته منسوبن نو بیا به معنا دی چې الله پاک ابراهیم علی السلام په خپل رب امتحان وکړو فاتمهن یعنی اعطى اعطى الرب ورکړه رب هن دا کلمات یعنی ما دعاه هغه چې ابراهیم علی السلام غوښتي وو هغه ټول ورته ورکړه بس دا څلور معناګانې مې درته ذکر کړې اخیری معنا دا و و اذ ابتلى ابراهيم امتحان وکړ ابراهيم عليه السلام ربه په خپل رب باندې یعنی د رب نه یو څو غوښته نو چې وی غوښته فاتمهن یعنی اعطاهن الله ورته ورکړ د د الله نه وغوښتو الله ورته ورکړو دا څلور احتمالات دي نو اول احتمال او دا څلورم احتمال دا پکې راجح احتمال دی او ثالث او ثانی دا دوړ احتمالات چې دي په دې کې تمدح دومره پورا نشته و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما الله پاک ورته فرمایل چې بشک زه چې يم جاهل وک یعنی مصیر وک ګرځون کې استایم للناس د پاره د خلکو اماما مقتدا قدوه فی الدین فی کل عصر په هر زمانہ کې زتا مقتدا فی الدین ګرځوم دا کلمات کم یو په دې کې د مفسرینو اقوال مختلف دي یو قول پکې د حضرت طاووس عن ابن عباس رضی الله عنهما ده د دوی قول پکې دا ده چې انها العشره من الفطره اغلس فطری امور درنه مراد دي اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات اغه کلمات انها العشره من الفطره اغلس چې د فطری امور نه دي اغه ترنه مراد دي د نه والاستطابه خوشبوئی لګول دا نه شو کنه اول ختانو سنتګری کول د لس نو دا لس انها العشره من الفطره دغه لس امور ترنه مراد دي الله پاک په ابراهيم عليه السلام په دې امتحان وکړ دویمه توجیه پکې دا ده چې په دې کې دیش خصلت مراد دي او لس چې دی په سورت مؤمنین کې دی وسأل وعشر في المؤمنين وسأل سائل بعذاب واقع د دې نه شروع دي نه څو شو دیش مدر ته پورا کول کنه ګور لس په سورته براءت کې دي لس په سورته احزاب کې دي او لس په سورته مؤمنین کې دي په براءت کې دغه دي براءت کې الله پاک دا ذکر کړی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله دا خو نه شو او بشر المؤمنین دلته لسم ذکر شو چې هغه ایمان دی نو دا لستی اول توبه دویم عبادت دریم حمد څلورم سیاحت پنځم رکوع شپږم سجده وم امر بالمعروف اتم الحفظ لحدود الله او بل چې د تصدق دی بل صيام دی بل الحفظ للفروج دی بل الحفظ للذکر دی نه الحفظ للفروج بل اخر کې وذکر دی ذکر نه وذکر دا لس دا لس په سورته احزاب کې الله پاک ذکر کړی دی او په سورته مؤمنون کې الله پاک لس داسې ذکر کړی دی د خپلې بیبي نه مه ساته د خپلې وینځې نه مه ساته درې شو که نه د بل ځای نه ساته دا یو د بیبي نه مه ساته دی دوه او د وینځې نه مه ساته دی درې نو درې دلته راغلي او الرعایة للعهد والامانت عهد او امانت باندې وفا کول دوه دا شو والمحافظة على الصلوات په منځونو باندې محافظت کول نو دا لس شو نو دا دیر شو خصال چې الله پاک په دې دریو صورتونو کې ذکر کړی دي نو دغه ترینه مراد دی نو اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما چې کله دا په امتحان کې پاس شو نو الله پاک ورته فرمایل چې زتا ګرځوم د خلکو د پاره امام قال ومن ذريتي نو ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل چې ومن ذريتي یا الله پاک زما د اولاد نم ومن ذريتي عطف کلام متکلم د یو متکلم کلام عطف کی علی کلام متکلم آخر په کلام د بل متکلم باندې اشارتا الى قصور فی کلامه اشاره کې چې ستا په کلام کې تقصیر دی دا خو په بندگانو کې عطف التلقین دی لکه ګوره داسې وای عاشق الله وای چې جاء زید زید راغلو دا د کلام شو کنه دی وای جاء زید زید راغلو زه ورته وایم چې وعمر عمر هم راغلو یوازې زید نه دی راغلی نو عطف کلام متکلم دا زما کلام عطف على كلام متكلم اخر د بل متکلم په کلام اشاره الى قصور في كلامه زه ورته اشاره کوم چې ستا په کلام کې تقصیر دی د الله په کلام کې به د اشاره الى قصور في كلامه دا لري کې بس عطف کلام متکلم على کلام متکلم اخر د یو متکلم کلام عطف کا د بل متکلم په کلام نو دې ته عطف التلقین وایي نو دلته هم داسې کې ګوره انی جاعلک الله ویلی چې زه تا ګرځون کې ما امام نو ابراهیم علی السلام وای ومن ذریته ومن ذریته قال ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل ومن ذريتي دا په دې کور عطف کا یعنی زما اولادم زما د اولاد نم امامان جوړ کا زما په اولاد کې امامان پیدا کا ومن ذریتی یعنی اجعل من ذریتی اماما فی کل عصر لیکن راجح معنا دا نخکاری ځکه چې ومن ذریتی په کور عطف کې نو د جاعلو لاندې به داخلي د الله د طرف نه به اخباري او دلته دا د دعا ده اخبار نه ده بلکې دعا ده نو دعا پکې مقدره کا امر پکې مقدر کا چې وجعل من ذریتی اماما فی کل عصر یا الله پاک زما د اولاد نم امامان جوړ کا په هر زمانہ کې قال لا ينال عهد الظالمين الله پاک ورته فرمایل چې نه رسیږي زما عهد ظالمانو ته قران ډیر بلیغ کتاب دی موږ عامو ترجمو کې دا اورو چې الله پاک د ده دعا قبوله نه کړه، ابراهیم علیه السلام ته یې تنبیه ورکړه چې ته په خپله اولاده کې امامان غواړې او ستا په اولاده کې خو به ظالمان هم وي، ظالمانو ته خو زه امامت نه ورکوم. همداسې مو اورېدلي که نه؟ داسې صحیح نه ده. الله پاک د ابراهيم عليه السلام دعا قبول کړه ابراهيم عليه السلام داسې ویلو ومن ذريتي من د تبعیض ذکر کړو یا الله پاک زما اولادونو کې به څه ظالمانی او څه به غیر ظالمانی نو هغه بعضی غیر ظالمان چې دی یا الله هغه امامان کا ابراهیم علی السلام د ټول اولادونو لپاره دعا نه ده کړې د بعضو لپاره کړې ده د کوم بعضو لپاره کړې ده چې ظالمان نه نو ابراهيم عليه السلام د کلام د جملې مقصد دا دی چې یا الله زما اولادونه به دوه قسمه ظالم او غیر ظالم نو دا بعض اولادونه چې غیر ظالم دي یا الله دا امامان کا الله د د جمله د د دعا بالکل اومنله د د دعا قبول کړه او په عجیب انداز قبول کړه به ابلغ وجه داسې ویل چې بالکل ټیک د اے ابراهیم لا ینال عهد الظالمین زما عهد بالامامت هغه ظالم ته نه رسیږي د دې غیر ظالم په حق کې ستا دعا قبول ده تم د غیر ظالم په حق کې دعا کړې ده او قبول هم شو د غیر ظالم په حق کې او ځکه قبول شو چې ظالم ته زه اسنم امامت نه ورکوم نو ابراهیم علی السلام دعا الله قبول کړه به ابلغ وجه ابراهیم علی السلام رعایت د ادب وکړو په دعا کې چې الله زما اولادونه به دوه قسمه ظالم او غیر ظالم نو یا الله غیر ظالم ته امامت ورکړه نو ابراهيم عليه السلام مبهم ذکر کړو الله پاک د هغه بعضو تعین مرته وکړو چې هغه غیر ظالم دی ځکه لا ینال عهد الظالمین نرسی کی زما عهد بالامامت ظالمانو ته متبادر د عهد د امامت نه نبوت دی د نبوت نه تعبیر په عهد باندې وکړو په دې کې دې خبره ته الله اشاره کوي چې انها امامتون لا يقوم به الا من شاء الله من عباده د چا چې د الله سره عهد نه د الله د طرف نه ورته ملاو نشي نو دا کسبي شی نه دی د الله د طرف نه ملاويږي شیعاګان په دې آیات باندې استدلال کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر او حضرت عثمان دا درې واړه خلفای اربعه چې دوی د امامت حقدار نه وو د امامت حقدار نه وو ځکه نه وو چې دوی مسبوق به شرک وو دوی د شرک نه اسلام ته نقل شوی ابو بکر صدیق رضی الله عنه د شرک د دین نه توحید ته نقل شو حضرت عمر او حضرت عثمان هم داسې یعنی دوی مخکې شرک کړی دی او الله پاک فرمایي والشرک ظلم ان الشرك لظلم عظیم شرک چې د ظلم عظیم دی نو دوی مخکې ظلم عظیم کړی دی د اسلام نه مخکې او ظالم ته الله امامت نه ور کوي لکه دی آیات کریمه کې الله فرمایي لا ينال عهد الظالمین ظالم ته الله امامت نه ور کوي نو دوی مخکې ظلم کړو ځکه شرک کړو نو دوی ته ځکه الله امامت نه ور کوي تاسو ورته جواب وکړو چې دلته د امامت نه نبوت مراد ده نبوت الله ظالم ته نه ور کوي نبوت الله داسې چاته ورکړي چې بالکل شرک نه کړي نه قبل النبوت نه بعد النبوت نو د امامت نه نبوت څه مراد ده نبوت او یا دویم جواب ورته وکړه چې زه د شیعاګانو معنا امامت کبرا ترې نه وایو خلافت نه ورکوي الله پاک ظالم ته خلافت ظالم ته په حالت د ظلم کې نه ورکوي په حالت د ظلم کې یعنی په حالت د شرک کې خلیفه کوي نه په حالت د ظلم کې امامت نه ورکوي دوی خدا شرک پرې خو کوي اسلام ته داخل شوي وو کامل عادلان وو نو په حالت د عدل کې الله دوی ته خلافت ورکړو نو د ابراهیم علی السلام واقعا په منځ کې راغله نور الله په خطاب د بنی اسرائیل سره کولو نو بنی اسرائیل ته الله پاک دا خبره ښکارا کوي چې ابراهیم علی السلام ته الله امامت د انقیاد په وجه ورکړو نو بنی اسرائیل هم که الله ته منقاد شي نو د دنیا او د آخرت امامت به ورته ورکي او که الله ته تابعدار نشي نو د دنیا او د آخرت امامت مفت نه ملاويږي دویم دا دی چې کعبه چې دا ورسته د کعبه شریفه د لپاره تمهید لګی چې ابراهیم علی السلام ته الله امام ویلې ده د ټولي دنیا چې دا د ټولي دنیا امام دی نو د د جوړه شوی کوټه دا به د ټولي دنیا د لپاره قبله وي ورسته د تحویل د قبلي ذکر کین او مخکې الله ورته تمهید ذکر و اذ جعلنا البيت مثابه للناس یاد که هغه وخت الله پاک فرمای جعلنا البيت چې ما وګرځولا اذ جعلنا البيت یاد که هغه وخت چې ما وګرځولا البيت د کعبه شریفه مسابتن نو مسابتن یا د ثواب نه دی او یا د ثواب نه دی که د ثواب نشي ثواب په معنا د رجوع سره دی نو د مسابتن معنا به مرجعا زید رجوع اس جعلنا البيت مسابتا یعنی مرجعا زید رجوع نو مسابتن د ثواب نشو په معنا د رجوع دویمه معنی ده مسابتا د ثواب نه ده نو بیا به معنا دی جعلنا البيت مسابتا یعنی موضع ثواب ما کعبه شریفه زیاده ثواب کړو او دریم معنی دا ده چې مسابتا په معنا د مجمع سره کې زیاده را جمع کېدو څلورم معنی دا ده چې مسابتا په معنا د معاذ سره کې زیاده پنایي للناس د پاره د خلکو اکثر مفسرین موضع ثوابن باندې ترجمه کوي زید ثوابونو د پاره د خلکو و امنا او دا مې وګرځولو زید امن د پاره د خلکو کعبه شریفه مې امن کړه نو امنن صيغه د مصدر ده مسابتن باندې عطف ده مسابتن خو مفعول ثانی د پاره د جعلنا نو امنن بم مفعول ثانی وي مفعول ثانی خو په مفعول اول ور ورحمل دلته امنن په البیت نه ورحمل کیږي ځکه حمل د صرف وسب په ذات راځي نو دلته به تاسو دا وایي چې یا خو حمل مبالغه تن د لکه زید عدل او یا به حذف د مضاف پکې کوي و امنن یعنی موضع امن دا زید امن دی کعبه شریفه می زید امن کړو په دریو طریقو پکې امن ده لسکانه من الخطف څوک چې په حرم کې اوسېږي نو هغه د لوټمارۍ نه بالکل په امن لسکانه من الخطف دا یو او دارنګ له حجاجه من العذاب څوک چې حج تلل شي هغه په امن شي د عذاب نه ځکه په حدیث کې راځي ان الحج يمحو ما قبله حج چې د مخکینی ټول ګناهونه ختمي غیر د حقوق العبادونه او غیر د حقوق مالیونه نو ټول ګناهونه ختمي دریمه معنی دا ده چې دا کعبه شریفه می امن کړو للجانی الملتجئ الیه من القتل یو سړي جنایت وکړو او حرم شریف ته پناه ویوړه نو د په امن د په حرم کې د قتل نه دا د امام صاحب د پر دلیل دی امام صاحب فرمایي چې یو سړی خارج الحرم قتل وکړي او د حرم شریف ته پناه ویسی نو په حرم کې به ددنه قصاص نه خلی لیکن دلته بور باندې تنګی راولي ډوډۍ او به بور باندې بند کی د دې لپاره چې د مجبور شي د حرم نه ووزي نو چې ووزي بیا به خارج الحرم ترې نه قصاص واخلي نو امنا للجانی الملتجئ الیه من القتل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الله پاک فرمای ونی سیتاسو من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نه مصلن زید پر د منځ یعنی مکان الصلات د دینه هغه دوه رکعات بعد الطواف مراد دی په مقام ابراهیم کې دا ادا کیږي وعهدنا الى ابراهیم عهد چې کله متعدی په اله سره شي نو په معنا د توصیه سره وي وعهدنا یعنی وصینا مجازا امرم ترې نه خستلې شي او امرنا الله فرمای ما امر وکړ ابراهیم علی السلام ته او اسماعیل اسماعیل علی السلام ته ان طهرا ان مفسر ده ځکه عهد متضمن ده معنا د قول لره ان طهرا د دې قول تفسیر کوي هغه دا چې تاسو پاک کوي بیت یا زما کوټه لطائفین طواف کوون کولرا والعاکفین او اعتکاف کوون کولرا والرکع السجود رکوع کوون کو سجده کوون کولرا الطائفين والعاكفين په دې کې حرف عاطف ذکر کړو والركع السجود کې حرف عاطف ذکر نکړو په دې کې وجه دا ده چې الطائفین والعاکفین طواف او اعتکاف دو جدا مستقل عبادتونه دي او الرکع السجود دا دواړه مستقل عبادتونه نه دي بلکې دواړه د مون اجزا دي د یو عبادت دو اجزا دي نو ځکه الله دلته حرف عاطف ذکر ذکر نه په داسې وادي کې په داسې دشته کې غیر ذی زرع چې بوټي پکې نه هغه وادي مشار الیه او هاذا ورته اسم اشاره رب اجعل هاذا یعنی هاذا الوادي یا الله وګرځو دغه وادي غیر ذی زرع بلدن دا خار کا امنن او په امن خار کا په دې آیات کریمه کې الله پاک دوړه نکری ذکر کړي بلدن امنا په بل ځای کې الله پاک داسې وایي رب اجعل هذا البلد امنا هذا البلد البلد معرفه ذکر کوي او دلته بلدن نکره ذکر کوي د دې وجه دا ده چې دا دعا په هغه وخت کې شوې و چې کله دا دشته و سپیره دشته و یو دکانم پکې نو یو کورم پکې نو نو الله پاک دو دعاګا ابراهيم عليه السلام دو دعاګانې وکړي یا الله پاک دغه وادي دا دشت خار کا او چې خار دې کړه نو په امن هم کا دوه دواګانې وکړي چې یا الله پاکه خار تې نه جوړ کا او د امن خار تې نه جوړ کا نو دلته دعا د بلدیت مع الامن شوې ده یوازې د بلدیت دعا نه ده شوې یوازې د امن دعا نه ده شوې بلکې د بلدیت مع الامن ورسته بیا دا خار شو چې خار شو بیا دویمه دعا وکړه ابراهیم علی السلام چې رب اجعل هذا البلد امنا الته یوازې د امن دعا ده د بلدیت دعا نه د زکه تیار خار شوی نو الته معرفه ذکر کړه رب اجعل هذا البلد یا الله دا کوم شی چې د خار کړی دی خار دې ترې نه جوړ کړی دی اوس د خاروالي د دعا ضرورت خو نشته اوس د امنوالي د دعا ضرورت دی نو یا الله اوس په امن کړه نو دا مخکې د دینه دعا و چې خار نو او هغه ورسته د هغې نه ده چې کله خار شو رب اجعل هذا هذا بلدا امنا یا الله وګرځوه دا دا خار امنا په امن باندې ورزق اهله من الثمرات او یا الله پاک رزق ورکړه دې اهل ته من الثمرات د میوونه د مختلفو میوونه یا الله پاک دوی ته رزق ورکړه من امن منهم دا بدل دی د من اهله نه د اهله نه بدل دی بدل البعض ورزق اهله یا الله ټول اهل ته رزق ورکا رستا ورته متوجه شو من امانت پکې رزق ورکا ځکه په اهله کې به من امنوي او من لم يؤمن بموي نو یا الله پاکه من امانت پکې رزق ورکا د د خیال دو چې دا رزق بم داسې وی لکه النبوت نبوت خو الله ظالم ته نه ورکي غیر ظالم ته ورکي نو رزق بم الله پاک ظالم ته نه ورکي غیر ظالم ته به ورکي نو دلته د من امنه هغه چاته ورکه چې د دوی نه ایمان راوړي په الله او پرز اخره نه قال الله پاک ورته فرمایل چې د رزق او د نبوت په مابین کې فرق دی رزق ظالم او غیر ظالم دواړو ته ورکول کیږي او نبوت چې دی یوازې غیر ظالم ته ورکول کیږي قال ومن كفر فامتعه قليلا چا چې کفر کړی وي زب هغه ته نفع ورکم قليلا لګا لګا زمانہ باغه ته نفع ورکوم ثم ثم ادا طره بیا بزدا راکاګما را مجبوروم وي الى عذاب النار عذاب دور ته اذ القواعد لا يرتفع نو استعاره بالتبعيه ده يرفع ابراهيم القواعد او چتول ابراهيم عليه السلام قواعد نو يرفعو په معنا د يبني سره ده يبني على القواعد بنای کوله په قواعد یو فعل ذکر شوی بل فعل ترنه مراد ده يبني على القواعد من البيت واسماعيل او اسماعيل عليه السلام هم دا بنا کوله ابراهيم فاعل ده القواعد مفعول ده او اسماعيل په فاعل ور عطف ده نو دلته د معطوف او د معطوف عليه په مابین کې مفعول راوړو القواعده په دې کې د خبره تعالی پاک اشاره کوي چې مدخلیت د اسماعیل علی السلام په دې رفع د بنا کې دا د تابع په مرتبه کې وو د ابراهیم علی السلام د مدخلیت نه ټیټو اصل ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام پکې تابع او خادم نور کار ابراهیم علی السلام کول ربنا تقبل منا نو داسې دعا وکړه چې الله پاک تقبل منا تقبل منا یا الله پاک ته قبول کی زمونږه څه شي قبول کی دا عبادت زمون قبول کی ربنا تقبل منا د عبادت پسې ورسته دعای نو دعا یې وکړه چې ربنا تقبل منا الله ورته نو ویلي چې دې ځکه دعا وکړه خو د په خپل دعا وکړه ځکه دې پویدو د دین په قواعدو چې د عبادت نو ورسته دعا ښه قبليږي نو ربنا تقبل منا ګوره یو قبول دی هدایت الله او یو تقبل دی د قبول او د تقبل په مابین کې دا فرق دی قبول په هغه ځای کې استعماليږي چی دا عمل قابل القبولی عمل پوری صحیح عملی نو الته لفظ د قبول استعمالیږي نو کم عمل چې د قبلولو قابلی پوره عملی الته لفظ د قبول استعمالیږي او کم عمل چې د قبلولو قابل نه ناقص عملی الته لفظ د تقبل استعمالیږي ځکه تقبل باب تفعل دی په تکلف دلالت کوي دا د دې تقاضا کوي چې دا عمل د قبلولو قابل نه دی نو ابراهيم عليه السلام په تقبل تعریف تعبیر کړی دی تواضعا چې الله زما عمل د قبلولو قابل نه دی خو به ته قبول کا تقبل منا انك انت السميع العليم بشکت اوریدونکې د دعاګانو زموږ د پاره او ته علیمي زموږ په نیتونو باندې ربنا وجعلنا مسلمین لکم یا الله مونږ وګرځوا مسلمین لکم یعنی منقادین لک تا ته منقاد تا ته تابعدار ومن ذریتنا دا عطف ده په ضمیر منصوبه د اجعلنا باندې اجعلنا ومن ذریتنا منګه او زمونږ د اولادونو نه وګرځوي الله پاکه امه دا مفعول ثانی د پاره د اجعلنا ده امتا مسلمتا یا الله پاک وګرځوا یو ډله تابعدار لک استاد پارم من ذریتنا من د تبعیض ذکر کړو ځکه الله پاک مخکې ورته ویلو چې لا ینال عهد الظالمین یعنی ستا په اولاد کې اشارتن ورته الله ویلو چې څه به ظالمانی او څه به غیر ظالمانی نو ځکه دلته من د تبعیض راوړو وارنا مناسکنا او یا الله پاک وخیا مونږ ته مناسکنا مناسک زمونږه وتب علينا او یا الله زموږ توبه قبول کا نو پیغمبر خو معصومی د توبې د قبلولو څه معنا ده نو ګوره توبه چې ده په دې کې اختلاف راځي په اختلاف د تائبینو توبه په درې قسمه ده یو توبه د عوامو ده بل توبه د خواصو ده او بل توبه د اخص الخواص ده توبه د عوامو الندم والعزم على عدم عوده على عدم العوده پښیمانتیا ده او عزم ده په عدم عود چې بیا به دا ګما دا ګنا نه کوم دا توبه د عوامو ده او توبه د خواصو الرجوع عن المکروهات خواصو نه چې مکروه کارونه وشي او دا غین رجوع کی نو دا توبه د خواصو ده او بل توبه د اخص الخواص ده توبه د اخص الخواص هغه رفع الدرجات ده والترقي في المقامات هغه چې توبه وباسي د ګناهونو د وجنه نه وباسي توبې د دې لپاره وباسي چې رفع د درجاتو یې راشي والترقي فی المقامات او په مقاماتو کې نور هم ترقي راشي نو دا د اخص الخواص توبه ده انک انت التواب الرحیم بشکه ته چې یا الله پاک ډیر توبه قبلونکې او مهرباني ربنا وابعث فيهم رسولا یا الله ولګه په دوی کې یو عظیم پیغمبر ربنا وابعث فيهم رسولا یا الله پاک ولګه په دوی کې رسولا یو عظیم پیغمبر رسولا کې دا تنکیر د تعظیم د پاره دی یا الله په دوی کې ولګه یو عظیم پیغمبر منهم چې د دوی د جنس نه یتلو علیهم آیاتک چې د دې پیغمبر ډیپټي بدای چې دای به تلاوت کوي په دوی باندې آیتونه ستا ويعلمهم الكتاب د تلاوت تعلق د الفاظو سره نو د قران الفاظ به دوی ته ورخی ويعلمهم الكتاب د تعلیم تعلق د معناګانو سره او دارنګ به معناګانې د دې کتاب د خلکو ته بیانې والحکمت دارنګ به دوی ته خی حکمت نظری او حکمت عملی حکمت نظری په يعلمهم کې داخل ده نو دلته به د حکمت نه حکمت عملی مرادي خپل عملي زندګۍ کې به دوی ته کتاب ورخی په عملي زندګۍ به دوی ته قرآن ورخی د پیغمبر ټول عملي زندګي دا تفسیر د قرآن دی خلقه القرآن د پیغمبر اخلاق قرآن نو د حکمت نه مراد څه شو حکمت عملی حکمت نظری ولې نه مراد ځکه هغه يعلمهم کې داخل دی نو یا الله پاک دوی ته وخیا حکمت عملی دا ورته خی حکمت عملی ويزکیهم او دا پیغمبر به د دې خپل امت تزکیه راولي ويزکیهم تزکیه به راولي یعنی زړونه به صفا کوي چې زړه صفا شي نو بیا تلاوت د آیتونو مرته اساني تعلیم د کتاب مرته اساني او حکمت د پیغمبر د عملی زندګۍ زده کول مرته اساني نو د زړونو صفا کول اوس یتلو علیهم آیاتک دا دارالحفاظونو کې چې څوک ناست دي دا د پیغمبر دغه ډیپټي کوي یتلو علیهم آیاتک دا د پیغمبر وظیفه وه چې خلکو ته د قرآن الفاظ ښوده زموږ په دارالحفاظونو کې دغه کار کیږي د قرآن الفاظ ماشومانو ته ښودل کیږي ويعلمهم الكتاب د تعلیم تعلق د معناګانو سره دی نو په عامو مدرسو کې علما تعلیم د معناګانو د قران کوي دا حکمت نظری دی والحکمت حکمت نه مراد حکمت عملی دی کنه حکمت نظری خو مخکې په يعلمهم الكتاب کې راغلو نو د حکمت نه څه مراد شو حکمت عملی حکمت عملی یعنی په خپل عملی زندګۍ خلکو ته دعوت ورکول خلکو ته دین ورکول عملی زندګی سمول او یزکیهم او د زړونو تزکیه راولي د زړونو تزکیه په خانقاګانو کې کیږي صوفه کرام او پیر صاحبان کوي دا د خلکو د زړونو تصفیه کوي نو د پیغمبر علی السلام دغه تزکیه هم ډیپټي و د خلکو د زړونو تزکیه به کوله صفائی د زړونو د خلکو به کوله ډیر داسې کارونه دي چې پیغمبر علی السلام کړی دي د خلکو د زړونو د تصفیه لپاره د زړه د صفائی لپاره څوک به په سینه ووالو د دې لپاره چې د زړه نه به شک لري شو څوک به په سینه کې ووالو د دې لپاره چې زړه نه به کفر لري شو حنین په واقعیا کې هم هغه واقعا ورېدلې ده چې یو مشرک پټ پټ کېدو چې په پیغمبر علی السلام حمله وکړي پټ پټ کېدو پیغمبر علی السلام چې ورته وکتل په سینه کې په سوکو والو او تورې ورته ورکړه چې ورشه جنگېږه د کافرانو سره جنگ کوه یو سوک باندې مسلمان شو دا د پیغمبر علی السلام توجه وه نو دا تزکیه ده د زړه صفایي لکه د صحابه او د زړه صفایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله نو ګوره تصوف دی تزکیه ته وایي پنځپیریان وایي تصوف چرته راغلی دی وابیان وایي تصوف چرته راغلی دی نو تصوف لفظ بنی راغلی زه ټیک ده خو تزکیه خو راغلی ده کنه د توحید لفظ قران کې شته معنا خو شته کنه نو که یو احمد را پیدا شي هغه ماته د توحید لفظ قران کې راوخایا کني زینه منم نو هغه ته به موږ ته احمد د توحید معنا قران کې ډیره ده یو سړی به وي د جنازې لفظ ماته قران کې راوخایا کني نه منم نو هغه به احمد موږ د جنازې معنا قران کې راغلی ده نو دارنګه د تصوف معنا په قران کې شته چې وي زکی بعضی زموږ مرګري علما په دې اعتراض کوي چې پیر صاحبانو کې بزنس والا ډیر دي کاروباریان ډیر دي چرسیان پودریان بزنس کاروباریان بلمازه دغه ګن پکې ډیر دي نو ټیک ته دا خبره رښتیا ده ګن پکې ډیر زیات دی د پیر صاحب مقصد دا دی چې خلک توحید طرف ته راوبلي بعضې خانقاګانو کې خلک د شرک شرک طرف ته دعوت کیږي خانقاګانو کې شرکونه کیږي او په شرک باندې خوشحالیانې کیږي او د شرک د پاره مناظرې کیږي دا بالکل ټیک خبره ده خو دې ته به پیرانی سو وایي پیرانی سو غلط پیران دا سو سو چې د په هر ډله کې شته علماو کې مشته علماي سو خو علما مجاهدینو کې مشته او پیر صاحبانو کې مشته علماو کې مشته نو د خرابو د وجه نه به د خو په صفت نه وایي ځکه یو سړی به راپاڅېږي وایي مجاهدین غلا کوي نو دا وواړه رهبران به درته یادوي سیاف به درته یادوي دا به درته یادوي وایي دا مجاهدینو څه وکړه نو خو ټیک خبره ده هغه مجاهدین وو خو غلطو خاطر نو د دوی د وجه نه جهاد نه بدنامیږي علما او خراب علما د وجه نه علم نه بدنامیږي نو د خراب پیرانو د وجه نه به تصوف ته بد نه وایي تصوف صوفیانم تقسیم دي داسې لکه علما چې تقسیم دي لکه مجاهدین چې تقسیم دي د تصوف مقصد د زړه صفائی ده د غیر الله نه غیر الله نه بزړه صفا کې د خراب صفاتو نه بزړه صفا کې نو په کوم خانقاګانو کې چې زړه نه صفا کیږي بلکې د ګن نه ډکیږي دا به خراب خانقاګان دا به صحیح نه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم بشک یا الله پاک ته چې العزيز ډیر غالب او الحكيم د حکمت والای ومن يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفه نفسه ومن يرغب دا انکار او استبعاد ده ومن يرغب څوک به رغبت کی رغبت چې کله متعدی په الا سره شي نو مراد به اراده به به ترجمه په اراده کوي رغبت الى الدنيا یعنی اردت الى الدنيا او چې کله متعدی په عن باندې شي نو به په معنا د ترک باندې وي نو دلته په معنا د ترک ده یعنی ملت ابراهیمی به څوک پریدي الا من سفه نفسه مګر هغه څوک به پریدي سفه نفسه چې خپل ځان قمقل کړي وي الا من سفه د من موصوله ده یا من موصوفه ده بدل ده د هغه ضمیر نه په يرغبو کې ومن يرغب يرغب فعل ضمیر پکې مستتر ده هغه مبدل منه او من سه من سفه دا ترنه بدل نو من سفه په محل د رفع کې شو ځکه دا استثناء من غیر موجبین ده نو په دې کې بدلیت دی الا من سفه نفسه مگر هغه چا چې خپل ځان یې قمقل کړی وي سفه نفسه نفسه مفعول د پاره د سفه دی ځکه سفه او صفه سفه د صفه په شان باندې متعدی راځي په لغت کې خفت ته وي قمقلوالی ته وي څوک چې په کارونو کې تلوار کوي او په عواقبو کې سوچ نه کوي نو هغه ته سفیه ویل شي خفیف و سفیه د دې ضد حلیم راځي الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه والله پاک فرمای په تحقیق سره ولقد اصطفيناه او خامخه په تحقیق سره ابراهيم عليه السلام چې اصطفيناه یعنی اخترناه بالرسالته دا ما مختار کړو پر رسالت باندې استفا خپل معنا ده اتخاذ صفوه الشيء یعنی خالصه د یو شي کوچ راخستل د ته استفا وای دلته معنا د اخترناه بالرسالت دا ما پر رسالت باندې مختار کړو فی دنیا په دنیا کې و انه فی الاخرته او ابراهیم علیه السلام په آخرت کې وانه فی الاخره لمن الصالحین ابراهیم علیه السلام په اخرت کې خامخا د صالحینو نه دی الصالحین کې الف لام د تعریف د پاره دی زائد نه دی لمن الصالحین نه الف لام د سلې نه دی تاسو وایي کنه چې اسم فاعل باندې چې الف لام داخل شي هغه الف لام موصولی وي تعریفي نه داسې وایي نو دا الف لام تعریفي ده دا اصل کې قصر د الف لام موصولی د طرف نه ده قصر د اسم فاعل د طرف نه نه ده مطلب دا ده چې الف لام موصولی بل ځای کې نشته الف لام موصولی به په اسم فاعل کې د الف لام موصولی د طرف نه قصر شو اسم فاعل د طرف نه قصر نه ده اسم فاعل کې نور الف لامونه مراتلی شي الف لام تعریفی په کې راتلی شي نو الصالحین کې الف لام تعریفی د الف لام موصولی نه ده د دې وجه څه ده که الصالحین کې الف لام موصولی شي نو الصالحین الف لام موصولی صالحین فی الاخرته دا فی الاخرته د صالحین پورې تعلق لري نو صالحین فی الاخرته د سله شو نو تقدیم د بعضی سله راغله په موصول باندې او تقدیم د بعضی سله په موصول ناجایز ده لدی وجنه الف لام موصولی نه بلکې تعریفی ده انه فی الاخره لمن الصالحین بشک ابراهیم علی السلام په اخرت کې لمن الصالحین د صالحین نو صالح چاته وي سلا زد د فساد ته وي فساد په ګناهونو باندې راځي نو صلاح به دا په د ګنا نه په ځان ساتلو باندې راځي دلته کامله صلاح مراد ده کامله صلاح په معصومیت کې ابراهیم علی السلام معصوم و اذ قال له ربه اسلم دا ظرف د لپاره د استفینه په هغه وخت چې او فرمایل کوم وخت د مختار او غره کړو په هغه وخت د مختار او غره کړو چې د رب د دوی ویل چې اسلم منقاد شه الله پاک ته الله پاک ورته ویل چې اسلم اوس په دې اعتراض دی چې دا امر ورته الله پاک چې اسلم نو دا امر ورته الله پاک قبل النبوت کوي او کدا امر ورته بعد النبوت کوي که قبل النبوت کوي باطل دی چې اسلم او که بعد النبوت ورته دا امر کوي باطل دی وجه دا ده چې کچرته دا امر قبل النبوت وي نو دا خو وحي ده او تصور د وحي قبل الاسلام او قبل النبوت دا متصور نه ده او کچرته بعد النبوت ورته الله پاک امر کوي نو بعد النبوت خو پیغمبر اسنه معصوم دی منقاد دی نو څنګه ورته الله پاک فرمایي چې اسلم دا خو طلب د تحصیل د حاصل دی نو بعضی علما فرمایي چې دا امر قبل النبوت دی اذ قال له ربه اسلم نو دا په طریقې د الهام ورته الله پاک ویلي چې اسلم د الهام په طریقه ګوره ابراهیم علیه السلام استدلال وکړو بالشمس والقمر والكوكب هغه استدلالات چې د کړي دا په طریقې د الهام باندې د کړي دي نو په طریقې د الهام باندې دته الله په کو فرمایل چې اسلم په طریقې د وحی نه او بعضی علما چې فرمایي چې بعد النبوت ورته الله دا امر کړی دی نو د اسلم نه اطاعت او اذعان د جزئیاتو د احکام مراد دی او ثبات علی التوحید ترینه مراد ده اسلم یعنی په دې ثابت قدمه پاتې شه یا د جزئیاتو ته منقاد شه لکه کلیاتو ته چې منقاد قال اسلمت لرب العالمین دو فرمایل چې زه منقاد یم رب العالمین ته ووصى بها ابراهیم بنیه دا بیان د پاره د دې خبرې الله پاکي چې ابراهیم علی السلام کامل او مکمل دلته تکمیل د غیر ذکر کوي مخکې الله پاک دا ذکر کړه چې فی نفسه کاملو او دلته اوس دا خبره ذکر کوي چې د غیر د پاره مکملو ووصوا بها ها ضمیر د ملت تراجه ده او یا ها ضمیر اسلمتو تراجه ده وصیت کړو بها په دې ملت باندې یا په دې اسلمتو باندې ابراهيم عليه السلام بنيه خپل بچیانو ته و يعقوب يعقوب عليه السلام و يعقوب مبتدا د خبر حذف دي چې و يعقوب كذلك ابراهيم عليه صلوات و سلام هم خپل بچیو ته د حکم وکړو چې تاسو الله ته منقاد شئ یا بنیا داسې ورته ویل چې یا بنیا ای زما زامنو یا بنیا د ابراهيم عليه السلام زامن چې دولس دانیو د یو نوم اسماعیل د بل نوم اسحاق اسماعیل او اسحاق او د بل نوم مدینو د څلورم نوم زمزان و، د پنځم نوم سرح و او د شپږم نوم نقش و او د وم وم د وم نوم نقشان و او د اتم نوم امیم و، نهم کیسان نومېدو، لسم سورج نومېدو، یولسم وطان نومېدو او دولسم نافس نومېدو. دا دولس زامنو د ابراهیم علیه السلام. یا بنیه نو ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته په دې امر وکړو دا سی ورته ویل چې یا بنیا اے زامنو ان الله اصطفى یعنی قائلی قائلان یا بنیا قائلان پکې مقدر دی په حال کون د دې دواړو کې چې دوی وین کیو چې یا زامنو ان الله اصطفى بشک الله مختار کړی دی لکم تاسو د پاره الدین دا دین د اسلام فلا تموتن نو تاسو ممړ کیږئ الا وانتم مسلمون مگر په داسې حالت کې مړ شئ چې تاسو الله ته منقاد یئ دلته لا تموتن په ظاهر کې نه د موت نه راغله او نه د موت نه په قدرت د انسان کې نه ده نو دا خو تکلیف به مالا یو توا قراغه تاسو ورته جواب ورکړئ چې یو موت ده لا تموتن یو قید ده چې وانتم مسلمون ده نو دلته اصل کې نهي د قید ته متوجه ده چې ترک الاسلام دی لا تموتن الا وانتم مسلمون مطلب دا دی چې ترک الاسلام مکوي اسلام مفرې دی یعنی لا تتصفو الا بالاسلام وقت الموت پر اسلام ثابت قدمی پاتې شي د مرګ په وخت کې مسلمانان شي ام کنتم ام منقطعه ده او همزه د انکار د پاره ده نو ام په معنا د بل بل اكنتم شهدا بلکې آیا تاسو حاضرین وای اذ حضر یعقوب الموت نو ام منقطعه او بعض علما فرمایي چې ام متصله ده حذف د معطوف ده پکې اصل کې دا څه ده معطوف علیه پکې حذف ده اكنتم غائبین ام کنتم شهدا آیا تاسو غائب وای که شاهد وای نو استفهام دا د الزام د پاره ده لیکن دا توجیه صحیح نه ده ځکه لا يحذف المعطوف عليه في ام المتصله په ام متصله کې معطوف عليه نه حذفيږي نو ام کنتم نو خدا ده چې ام منقطعه ده الله پاک فرمایي ام کنتم آیا تاسو وای شهدا حاضر د دې وجه د نزول دا ده چې يهودو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي چې الست تعلم ان يعقوب لما مات اوصى بنيه باليهوديه آیا ته په دې نه خبر چې یعقوب علی السلام چې کله وفات کېدو نو خپل بچیو ته حکم د يهودیت وکړو نو الله پاک فرمایي ام کنتم شهداء آیا تاسو حاضر وای چې یعقوب علی السلام کله وفات کېدو نو خپل بچیو ته حکم د يهودیت کړی دی نو تاسو په دې وخت کې حاضر وای کنه وای اذ حضر يعقوب الموت په هغه وخت کې چې حاضر شو يعقوب عليه السلام ته موت اذ قال لبنيه دا بدل دی د اذ حضرنا بدل اشتمال دی وکلاهما مقصودان لکه په بدل اشتمال کې دواړه مقصود دي اذ قال لبنيه بعد دخوله المصر کله چې مصر ته لاړو او په مصر کې خلک ولیدل چې د بوتانو د ور عبادت کوي نو په خپل بچي او ویریدو نو خپل بچي ته وصیت وکړو بچي ته وی چې ما تعبدون من بعد ما مبتدا د په معنا د ايو شيء ايو شيء تعبدون من بعد زمانه رسته به تاسو د څه شي عبادت کوئ قالو دی بچي ورته ویلې نعبد الهک موږ به عبادت د الہ ستا کو اضافت د الہ الهک و الہ ابائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق دی متعدد ته مضاف کړو پدې خب پدې کې دی خبرې ته اشاره ده چې د دوی ټولو اتفاق ده په وجود د الله او په الہیت د الله نو ځکه دې ډیرو پیغمبرانو ته مضاف کړو موږ به عبادت کوو د الہ ستا و الہ ابائکم او د الہ د پلارانو ستا ابراهیم د عطف بیان دی د پاره د آبای کام هغه ستا په پلارانو کې یو ابراهیم علیه السلام دی او اسماعیل او بل اسماعیل علیه السلام دی د یعقوب علیه السلام په پلارانو کې ابراهیم علیه السلام راتلو ځکه دی نکو یعقوب دا د اسحاق او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی وو خو اسماعیل په پلارانو کې نه راتلو دی ترو لیکن حدیث کې راځي عم الرجل سن و ابيه تر د پشان د پلاری نو ځکه هم د په پلارانو کې راوست و اسحاق او د اسحاق عليه السلام اله واحده ګور اله دوزل ذکر کړو الهک و اله ابایک نو پدې کې توهم د تعدد راغلو نو چې توهم د تعدد راغلو دفع د توهم د تعدد وکړه په الہم واحده باندې الہم ولی منصوب ده دا د الہ ابایک نه بدل ده الہ ابایک اوس اعتراض راځي چې نکره خو د معرفین بدل نه راځي کنه او دلته اله واحده نکره ده دا نکره څنګه د معرفه نه بدل راغله تاسو ورته جواب ورکړئ چې تاسو په کافیه کې وایي چې نکره د معرفه نه بدل نه راځي مګر چې توصیف وشي نو بیا بدل راتلی شي لکه کافیه کې ورته مثال ذکر کړی دی بالناسیه ناسیه کاذبه الها واحدا ونحن له مسلمون او من الله پاک ته چې یو مسلمون منقادین ونحن دا مبتدا ده او مسلمون دا ورته خبر ده دا جمله حال ده د فاعل نه په نعبدو کې موږ د الله عبادت کوو حال دا چې موږ مسلمون یو یا د مفعول نه په حال کوم د الله کې چې موږ د مسلمون یو یا د دواړو نه حال واقع ده د دواړو نه حال واقع کا موږ الله ته مسلمون یو یعنی الله ته اقرار د عبودیت کوو خا ګور دلته کلمه د اسلام راغله الله پاک په دې آیتونو کې تقریبا په دې رکو کې وزه اسلام ذکر کړو وجعلنا مسلمین لك یو آیه مسلم امه مسلمه لك د دوا قال له ربه اسلم دی درې اسلمت لرب العالمین دی څلور لا تموتن الا وانتم مسلمون دی پنځه ونحن له مسلمون دی شپږ لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون ورستر روان دی دی و نو وزه الله پاک لفظ د مسلم ذکر کړی دی دا د مسلم کلمه چې و د مخکنیو دینونو والاو ته د صفت په طریقه استعمالې ده د لقب په طریقه ورته نه استعمالې ده لکه د يهوديانو لقب يهوديتو خو مسلم به صفاتو لقب نو صفاتو د عیسویانو لقب عیسویتو او اسلام ورته سهو خو نشو د يهوديانو د عیسویانو ته په طریقې د صفت استعمالېدو د لقب په طریقه ورته نه استعمالېدو او مونږ ته په طریقې د صفت او د لقب دواړو استعمالېږي د پیغمبر علی السلام امت ته هم لقب دی هم صفت دی لکه د یو سړي ډیر غلامان هر یو ته غلام ویلی شي خو په طریقې د صفت بیا د یو نوم هم پکې غلام دی نو د ده صفت هم غلام دی او لقب هم غلام دی او دا نور غلامان چې دي د هغوی نومونه نور دي لقبونه نور دي خو صفت شته چې د غلام دی نو نورو دینونو کې دا د صفت په طریقه استعمالېدو په دې دین کې د لقب په طریقه هم استعمالېږي نو د دې دین والا بزان ته مسلمون وایي ونحن له مسلمون تلک امه الله پاک فرمای دا یو جماعت تلک ابراهیم او اولاده ته دا مشار الیه ابراهیم او اولاده ده ابراهیم او د اولاد امه یعنی جماعت دا یو جماعت قد خلت یعنی قد مضت اصلي معنی د انفراد چې یوازې شو خدلته معنی د مضت تیر شو لها دا جمله مستأنفه ده لها ما کسبت او یا بدل دی د خلونه ځکه د خلط معنا د لا تشارکونهم تاسو د غوی سره شریک نه یی او غوی تاسو سره شریک نه دی عدم مشارکت الله بیانې لها ما کسبت د غوی د پر هغه څه دي چې دوی کړی دي چې په غیر منسوخ دین عمل کولو هغه په غیر منسوخ دین عمل کړو ځکه دا غوی دین په هغه وخت کې صحیح دین او غیر منسوخ دین او په غی دین باندې عمل کول صحیح او نوې ته الله اجر ورکړي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره تاسو عمل ده جزاء د تاسو عملونو ده چې پنا پم صحو شو ما څو ویل مخکې لها ما کسبت د غوی د پاره جزاء د خپل عمل ده د غوی عمل څو په غیر منسوخ دین عمل کولو غیرو مې پکې ویلو کنه خو په غیر منسوخ دین عمل کړو غیر منسوخ دین باندې عمل کول صحیح دي او الله په قیامت کې نیکه جزا ورکړي ولکم ما کسبتم استاسو د پاره جزا د استاسو د اعمالو د چې په منسوخ دین عمل کوي او په منسوخ دین باندې عمل کول ګناه ده لدی وجنه تاسو ګناګار یې بلکې د کفر په مرتبه کې یې ځکه په منسوخ دین باندې عمل کول کفر دی او د ناسخه نه منل نو ولکم ما کسبتم تقدیم د مسند په مسند الیه باندې دا د قصر د پاره دی یعنی دا ما کسبتم تاسو پوری مقصور دی او ما کسبت تر هغه پوری مقصور دی دا غوی عمل تاسو ته فائدہ نه درکې ځکه غوی په غیر منسوخ دین عمل کړو او تاسو عمل هغه ته نقصان نه رسي چې تاسو په منسوخ دین باندې عمل کوئ په دې کې د دوی د یو توهم دفعه ده دوی به ویل چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو نیکی کو که بدی کو الله پاک به مونږ بخي نو الله پاک فرمایي چې دا څنګه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ اعلان وکړو یا معاشر قریش ان اول الناس بالنبي المتقون اې د قریش ډلې پیغمبر ته قریب ترين تقوادار خلک دي فكونوا بسبيل من ذلك نو تقوا کوي فانظروا الله يلقان الناس تاسو ګوره سوچ کوئ چې په قیامت کې د ما سره د خلک ملاقی نشي يحملون الاعمال خلک به د ځان سره اعمال راوړي وتلقوني بالدنيا او تاسو به د ځان سره ماته دنیا راوړي فاصد عنكم بوجهي زب بیا تاسو نه مخ اړوم من بطئ به عمله لم يسرع به نسبه څوک چې عمل شاته پریدي د عمل په وجه شاته پاتې شي د نسب په وجه به مخکې لاړ نشي وقالو کونو هودن او نصارم وقالو دوی اویلی مومنانو تا کونو هودن چې تاسو یهودیان شئ دا د دوی دعوت ذکر کوي چې دی بچیانو به یهودیت طرف ته دعوت ذکر کولو مخکې په یعقوب علی السلام د په یعقوب علی السلام د يهودیت دعوه وکړه نو الله پاک په غیر رد وکړو او اوس دې بچیانو يهودیت طرف ته دعوت چلولو نو الله پاک په دوی باندې رد کړي د دې آیات شان نزول عبد الله ابن عباس عبداسي بیانوي چې انها نزلت فی رؤساء اليهود دا د يهودو د مشرانو په باره کې نازل شوی دی چې کعب ابن اشرف مالک ابن سویف وهب ابن يهوذا ابي ياسر ابن احطب دارنګ نسوارا د نجران هغه د مسلمانانو سره د دین په باره کې لانجه وکړه هر یو به ویل چې انها احق بدین الله من غیرها زمو دین په حق ده نو الله پاک فرمای دوی ویل چې کونو هودن او نصارا کلمه ده او د تنویع د مقال د پاره ده یعنی قالت اليهود کونو هودن وقالت النصارى کونو نصارا يهوديانو يهوديت ته دعوت چلولو عيسويانو عيسويت ته دعوت چلولو دا سينا چې يهوديان هم دواړو ته دعوت چلولو عیسویان هم دواړو ته دعوت چلولو ځکه دوی یو د بل سره وران وو نو او د پاره د تنویع د مقال دی تهتدو دا جواب د امر دی قل ته ورته وایا بل بل عطف د معطوف علیه ورته مقدر دی چې لا نكون کما تقولون دا تاسو چې څوای داسې مونږ کیږو بل ملته بل ملت یعنی بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا بلکې موږ تابع کیږو د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا یعنی مستقیما یو معنی د مستقیما دویمه معنی ده ما علم من الباطل الى الحق چې د باطل نه حق طرف ته د ابراهیم علیه السلام ملت مایل دی د ملت معنا ما درته ذکر کړه چې په شریعت کې درې خبرې وي یو اصول په دې کې یو لک سلیری زره څه کم او زیات پیغمبران ټول متفق دي او په دې کې نسخه هم ناراضي اصول عقاید نه نسخه کیږي دویم کلیات کلیات په دې کې ډیر کم اختلاف راځي هم دې قواعد کلیو ته ملت وای او دا قواعد د ملت محمدي او د ملت ابراهیمي سره متحد دي نو ځکه مونږ تابع کیږو د ملت د ابراهیم علیه السلام ملت ابراهیمي ځکه زمون ملت او د ابراهیم علیه السلام ملت سره یو شی دی دا کلیات او بل چې دي فروع دي نو د فروع په باره کې الله پاک فرمایي لكل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا نو دا فروع چې دي د اختلاف د زمانو له وجې نه بدلیږي را بدلیږي نو د ملت په معنا خو پوه شوي ما درته سحر کې یو اعتراض هم دفع کړو ما تاسو ته ویلو چې موږ تقلید شخصي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کوو اوس که پتا سو اعتراض راشي چې تاسو خو کله مفتا به قول د امام ابو یوسف غنئ کله مفتا به قول د امام محمد غړي نو تاسو خو تقلید شخصي نه کړي نو تاسو ته ما جواب خو دو چې اگر چې په بعضي جزئیاتو کې دا په جزئیاتو کې د یو قول مفتبهی دی او د بل قول غیر مفتبهی دی د اختلاف د درې وړو امامانو د په جزئیاتو کې راځي په کلیاتو کې نه راځي اصول او قواعدو کې اختلاف نشته اصول او قواعد د درې وړو یو شی دي نو د اختلاف په جزئیاتو کې ده نو په جزئیاتو کې د یو قول کله مفتابهي وي او د بل غیر مفتابهي وي خو موږ تقلید شخصي کو په دې معنا باندې چې په قواعدو کې او په دې اصولو کې موږ د امام صاحب په مذهب یو په اصولو په قواعدو کې موږ د امام صاحب د قول نه خلاف نه کوو اوس په خبره پوه شو بل جواب هم شته چې ګوره درې وړه امامان دي که نه موږ تقلیدي شخصي کوو د تقلیدي شخصي نه فرد نوعي مراد دی چې منحصر دی په ائمه ثلاثه یو بل جواب دا دی د تقلید شخصی نه فرد نوعی مراد ده چې منحصر ده په ائمه ثلاثه کې لیکن په دې جواب خو عوام نه پويږي لدی وجنه دغه خ جواب ده چې یو قواعد کلیه دي بل جزئیات دي دا د درې وړو امامانو اختلاف په جزئیاتو کې راځي په قواعد کلیو کې نه راځي قواعد کلیه د درې وړو یو شی دي نو چې یو شی دي مون تقلید شخصي کو په دې معنا باندې چې د امام صاحب د مذهب د قواعد نه نه وځو وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نام وما كان د عطف د په حنيفا باندې بل ملت ابراهيم حنيفا وما كان ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه نو د یو مولوی